د قران مجید بنیادی تعارف مونږ کو هغه تعارف کې بنیادی څه خبره دا کړې شوی چې قران مجید د الله رب العزت کتاب دی او دا الله تعالی نازل کړی دی میانس کې واسطه وا سیدنا جبرائیل علیہ السلام او پچا چې نازل شو دا غنمو سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې کوایتونه مونږ پیش کړو ناغایتونه په خپل مقصد کې بالکل واضح وو پائے کې صد مزید تفصیل یا تفسیر حاجت نوخ لیکن بدقسمتی زمونږ دا یو شته دی چې کله اسلام کې غیر اسلامی نظریات یا فلسفه ور داخلي شي د اسلام د یو زینا بل زیت ورسي د الحاد یو فلسفه ده د بی دینه هغه فلسفه اسلام باندې هغه ډېر خپل سر ورچول دی سخلق داسې دی چې داغي خیال لاره چې جبرائیل دا چا فرد نوم نه دی بلکې دا هغه ملکه ده هغه طاقت ته کم چې انسان کې پیدا کړی شوی دی اون ما تذکرہ کړی و د سر سید احمد خان او دا مې ویلیو چې دا بعضی بنیادی عقاید یا تفسیر دا د صوفیا او ناخلی دیو جنا د مخ کې تلو نه مخ کې دا یو سو خبره ذهن نشین کې کم چې دری کې لري دا هغه تفسیر الهدى والفرقان په نوم باندې تفسیر دی سلور حصو کې دا دی سورۃ بنی اسرائیل پورې هغه لیکل دی د دې باقی حصے هغه په خپل لاس نه لیکلي البته دا غي چې کومه رساله وا تهذیب الاخلاق په کې با بعض مزامین اغلی کل نو بعض خلکو هغه جمع کړی دي او تفسیر سره یو ځای کړی دي خو بنیادی طور سر سید احمد خان خپل کتاب خپل لاس باندې تصورت بنی اسرائیل لیکل او په دې کې هغه نظریات دي هغه عقاید دي هغه قسم فلسفه او حکمتونه ویانې چې امت دا نه هضمي ټیک دا هغه وس سیاسي بصیرت او لیکن دینی معاملاتو کې هغه د عام انسان غوندره علمی قابلیت جدا چیز دی ډیرو خلکو کې علمی قابلیتونه موجود دي خدای علمی قابلیت د پاره بنیاد دارې چې انسان د استاد نه زده کړه کوي کم سړی چې استاد نو نه وي نو داغه د گمراه کېدو د گمراه کولو دواړه یقیني خطرې موجود دي په خو اصل کې د تعلیم ایجوکیشن دا غي بنیاد ډیر مضبوطو نو کم سړی چې هغه وا سکول وی لسمه پورې نا به د عربی او د فارسی بشمیره کتابونه کتلو د قران او حدیث ډېرې صداغي په کورس کې وخ ته دیو جنا تاسو که څوک مخکې خلک ګوره ناغه ډېر پویږي او هندستان کې دا طریقه دا چې چاګری نه ته مولانا وایي ته ډیر داسې شته چې مولانا ګان نه دي لکه مولانا محمد علي جوهر سه عالم هونه دارنګه سر سید احمد خانم سه عالم هونه ده مولانا الطاف حسین علي مولانا نه ده زمون خلقو د پاره دا مسله جوړه شو چې چا علم نه حاصل کړي ناغتم د مولانا لقب او خطاب ورګي داغه د ګيري د وجه نو چې هغه څه لیکي نه خو چونکې قابل وي هر څه لیکي په دې وجه نه خلکو باندې هغه اثر راشي مینس کې د هغې نظریات د قرآن او حدیث سره متصادم وي دا کتاب کوم چې زما لاس کې دی پرون تاسو ته ما ویلي تاسو سره خپل موبایل چې د هغې نه تصویر اخلی د دې نه هم لیکه ځان سره بېشک او بیا دا محفوظ کوی هم دغه دوه قسمه صفحې دي یو هغه صفحه ده کوم چې د کتاب په ابتدا باندې لیکلې برخه نو دا خو د مسلسل صفحه نه ده یو صفحه مسلسل وي یو صفحه غیر مسلسلی مسلسل صفحه دیته وي چې کله یو سړی یو کتاب لیکي بل فرض هغه ته مقدمه لیکي نه هغه مقدمه د 3 صفحې نه شروع کیږي زموږ خلک د کتاب لیکلو په انداز نه پوي د دې کتاب صفحه 1 نه شروع کیږي ایک صفحه د کتاب ټایټل یې دا غینوم په دو صفحه باندې د کتاب باره کې معلومات ورکول شي چې دا څنګه کتاب دی څه شی دی کم فن کې لیکل شوی دی کم ځای چاپ شوی دی مضمون یې سره قیمت یې سره کم ځای ملاویږي خدا ایک او دو صفحہ دا بنیادی طور د کتاب معلومات ورکوي کتاب شروع کی د تین صفحه نه او چې کله تین صفحه نه زمونږ کتاب شروع شو مقدمه بالفرض ختم شو په 10 صفحه باندې او بیا فصل اول شروع کی بالفرض نو دا 11 صفحه نه شروع شي او چې کله موږ فصل اول د 11 نه شروع کړو دا صفحات مسلسل شو او کله موږ داسې وکړو چې تر 10 صفحې پورې مقدمه ولیکو هغه نرست بیا نور صفحات ورکو 1 2 3 هغه ته غیر مسلسل وي دا علم ضروری په دی باندې د خلق نه پوي کتاب چې ګوري سفراشي دا باندې پیریان راځي دا وسنګ معلومه اوس هم داسې کتابونه د عربو ډیر دي چې د هغې مسلسل صفحات دي د دې کتاب کې دواړه صفحات دي مسلسل او غیر مسلسل دواړه موجود دي کما صفحه چې غیر مسلسل ده نه 33 ده او کما چې مسلسل ده نه هغه 94 یعنی د 94 کې هغه صفحات شامل دي کوم چې د مقدمه کې ورکړو د دانه نکلی چې آ صفحات تری دیو کتاب یا دو تین نه شروع کیږي نوار کې تاسو تین هم لیکل شي تاسو 94 93 هم لیکل شي دیول لګي دلته کې چه اسی ملک نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں پیدا کیا ہے جبرائیل نام ہے کما ملکا چې الله په پیغمبرانو کې پیدا کړی دا د نبوت نا غیر ملکه ته ویل شي هغه ته جبرائیل ویل شي ملکا قوتونه لکه بعض انسانان یې غډیر نډر وی نه یریدونکو خلک نو دا هغه یو ملکه ده بای سړی دا حافظه ډیره مضبوطه ای نو موږ وایو د د ملکه دا دا چې الله د ډیره مضبوطه حافظه ورکړي ده د سر سید په خیال کې جبرائیل د چا ملک نوم نه ده بیا د وحی معنی کې دلته لګي وحی وہی چیز ہے جس کو قلب نبوت پر بسبب بسبب اسی فطرت نبوت کے مبدع فیاض نے نقش کیا ہے دا مبدع فیاض دا ورستو دو انشاءاللہ دا ابن العربی حوالے چی زور کوم دا ابن عربی دا تو پوشی پدی چی دا سشے دے دا بالکل دا غی عبارت تے کم چی ابن عربی لکل دے اور بیا دا غی شاگردان اخبرو کتابونو کی لکل دے دا الله او د رسول په میس کې څوک دریم نشته جبرائیل نشته خلکو کتابونه ډیر ګوري کنزل هم ډیر کوي خو اصل سیس څوک نه ګوري چې د خلکو اصل غلطي سره د قران قطعی نص موجود ده کنه موجود چې نزله روح القدس على قلبك باذن الله دا روح القدس ستا پزله باندې دا الله په اذن نازل کړل اخو ایمانیاتو کې ګوتوي دا خلک دا خو د ایمان مسله ده دا الله او دا غره پیغمبر په میس کې واسطه نشته ذریعہ کمایت نه چې ما شروع کړوس من کان عدو ول جبريل فانه نزله على قلبك باذن الله جبرائیل دا کتاب ستا پزړه نازل کړی دا الله په حکم دغه وته تعویل کې کنا الحادی معنا وګه صحیح معنا دا الله او داغه د رسول په میاس کې ذریعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام دی الله رب العزت خپل وحی جبرائیل لور گئی او جبرائیل امینه ور گئی رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ما د هغې شواهد ګڼ پیش کول د دې لپاره چې د رانه بحث ما ته پوه شي بیا وی خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے لکه ثم ان علینا جمعه نه استدلال کوي دا خو الحاد دی دیني دی نور آیتونو سره بسکه دی وی دا چې الله د پیغمبر پزل کې قران په خپل جمع کوي ذکر جبرئیل ضرورت نشته دا دروغجن تفسیر دی زه کله کله وایم دا چې هر سړی د قران نه استدلال کوي خو آیا استدلال صحیح هم نه زمو خلک پدې دوکه شي عوام هم دوکه کی یا خواص هم دوکه کی چې قران نه معنا وکړه په غلطه یې کړه ته دې آیت کریمه خدا مطلب نه ده ثم ان علينا بيانه فاذا قراناه فتبع قران قران خپل رسول پوهه چې کله جبرائیل قران وروړي نو په تلوار مو وایا اسره مو وایا وکیده دا آیت کریمه دا مسلم واضح کړي چې کوم ځای کې قران لوستې شي نو خلق دې سوي نه قران ته غوږ کیږي قران ته غوږ کیدا قران چې وره دې شو نو الله لوس کوي چې د دې ستا په ځل کې جمع کول او ستا د خلینا د دې بیان دا زموږ په ذمہ ده قران خو دې لپاره ایت ویل دې لپاره خو نه ویل چې جبرئیل مې اس کې واسطه نشته هغه آیاتونه پنځه شپږ چې کوم ما پرون پیش کړو هغه سره بعد دې مطلب تصادم اختلاف راځي کنه راځي ټکراو راځي دا الله کتاب کې تعارض نه ټکراو آپس کې چرازي دا د مخلوق په خبرو کې راځي د خالق خبرو کې آپس کې ټکراو نه دا الحاد دی دا بی دینی دا دی چې سلیږي یعنی جبرئیل داغه تصور د سره تسلیمي چې جبرئیل د داسې سوقي چې هغه د الله کلام رو رسې سوق نشته راسي پکې کولو کرګر سره بیاوی خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وہی جمع کرتا ہے وہی پڑھتا ہے وہی مطلب بتاتا ہے اور یہ سب کام اسی فطر فطری قوت نبوت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے مثل دیگر قوائے انسانی کے انبیاء میں بمقتضائے ان کی فطرت کی پیدا کی ابیاوی اور وہی نامو سے اکبر ہے اور وہی قوت جبرائیل پیغمبر انسان کې چې کوم قوت پیدا کړی شوی دی نو هغه ته ملکا د نبوت چې کوم ته وایي نه هغه ته جبرائیل هم وایي دا خالص الحاد دی نو دا د لیکلي دی خپل دوه صفحاتو کې صفحه 94 صفحه 95 یا که غیر مسلسل وای نو صفحه 33 او 34 څوک چې لیکل غواړي یاد دینه اخلي دې کې ما نه خم یې خره د پاسه ما کر خم راخلی په پوره عبارت دې کې شته دې نه واخلې دا خو هغه قول له کوم چې سر سید احمد خان کړل په دې کې بلې یو خبرم دا کو خوالتا در دې خبره بنیاد خو یو چې دا خبره کم نه راغلې ده ابن عربی او مشهور صوفي دی او داغه په باب کې مفسرین محدثین دوه قسم خبرې کوي څوک هغه ته شیخ اکبر وای ډېر لوی شیخ او څوک هغه ته کافر اکبر وای امت داغه په باره کې جمع نشته لري داغه په خسړی توب باندې محدثین په نظر کې هغه اس نه ده چا سره کې تاریخ الاسلام موجود وی د حافظ زهوی باغې کې هغه د ابن عربي باره کې ډېر شی لیکل کړی دی او زموږ ان شاء الله چې کوم زینو راځي قران مجید کې دا کتابونه وخیم تاسو ته چې هغه دلته سلی کلی آیت کریمه لاندې سلی کلی یو داسې تفسیر چې هغه نه الله منی نه رسول منی نه عقل منی نه شریعت منی نه دین منی هغه تفسیر باندې هغه ولاړی خلق سره کتابونه نه نو خبرې شروع کی حافظ زهبی سیر علام النبلا کې د حقیقت حال واضح کړل دی هغه وی دا سړی خشک زاهد او خوراک کا کې ورګو انسان چې کله خوراک کا کې نه کی او خېټه خالی شي د قوت متخیله دا ډېر غالب شي او د هغه سره لیدل شروع کې چې خلق نه ویني خدا تخیلی محض هغه تخیل نه هغه دین جوړ کیږي الفتوحات المکیه د کتاب د موږ سره شته مالوس تر اول اخره پورې دارنګه یو یو دوه کتابونه نور تاسو تما پرون ویلو کې تاسو ګوره تفصیل د مناهج المفسرین کې د ابن عربی لاندې دا تفسیر شته ا تفسیر به موږ تاسو ته خو چې دا کم کم راځي د بار کې موږ چا دا کافر مافر نه وایو موږ په خبره واضح کړل دا خدا خیو تا تا چې امت داغه په صوفیت یا په ولایت باندې متفق نه دی صوفیا هغه نیک سړی غنی لیکن محدثین هغه ته سړی نه وي او دا غي وجه دا چې هغه داسې عجیب او غریب نظریات پیش کړی دي چې دا غي مثال په کفر کې ملاوي دي چې اسلام کې نشي ملاوي دي بیا خلک وی په دې پويږي نه تاسو مونږ پوره نه پويږو سل لواقف الانوار په نوم باندې د الفتوحات المکیه تلخیص کړی د امام قشیری قشیری نوم به تاسو ډېر اورېدلی دام صوفي دی چرته داسې وخت چې موږ د قران مجید درس کې نه یو مشغول نه تا ته وځو خیم دې کې څه لګلی خلق سره خونه کتابي نه کتاب پیژنې نه په کتاب پوي بے بارود وړه ځې خون نه گئی سړی چې خبره کوي نو د دلیل په بنیاد دی وګړي دیالی واقعیت والجواهر هامش کې فوټنوټ کې د بل یو کتاب لګول خپل هغه ته وایي الکبریت الاحمر فی بیان علوم الشیخ الاکبر دا کتاب دی باندې لګیدل او دې کې ډیر نږدې ابتدا کې بالکل 24 25 صفحه کې یو خبره لګي د یو آیت کریمه لګي کوم چې سر سید احمد خان لګلای ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن مجملا قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والسور دا وتا نوې عبارت اورې ځان په دې خبره پوهېږه چې د جبرائیل نمخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قران ورکړل شوی وو جبرائیل بګه واسطه نه مخکې قرآن ورغل شو لیکن هغه قرآن مجمل او په کې تفصیل نه من غیر تفصیل آیات و سور ایک تفصیل لا آیتونو د سورتونو نو فقیل له ولا تاجل بالقران الذي عندك قبل جبريل تو د آیت کې هغه ته ویل شو چې تاسو سره کوم قران موجود دی نو دا قران خلق ته مو آیا تر کې چې جبرائیل تا ته قران نه راوړې قران کې دا موضوع نه ده سه جبرائیل د قران نمخ کې قران رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو نو ورسره دا د کوم ځای دا عبارت راغی بیا جبرئیل د قران نازلون بیا هو چې سره د دې دور کم صوفیا دي د عربو او ګوري دا نو غوګونه نه شي ما سره دې باندې کافی مواد دي یو عربي صوفي دی هغه تقریر کوي چې جبرائیل ته الله د طرف نه وحی کړه نو جبرائیل وې چې زما د عرب بسنګ یې الله طرف نه आवाज شو ته پرده لگا هوګه چې پرده خو کړل فیضا هو محمد اپاس چې چاوه کول ناغم محمد او چې کته وتل ناغم محمد صلی الله علیه وسلم تو جبريل چاګه چې ستانه نازل له او پتا نازل له محمد دا مسلمانانو نظریات دي دا تفصیل ضروری په دی چې نن د باز حلقو کوشش داري چې هغه صوفي ازم پر عمل کې برسېږي دغه نور څه وجه نشته دی کې دا وجه دا چې هغه زمونږه د عقاید دشمنان دي هغه د یو ښه لباس لاندې زمونږ د بنیادي عقیدونه د قرآني نصوصو نه مونږ اړوي ځکه دې طرف ته خلک توجه ورکوي چې او دا ښه خلک دی بې ضرره دی بې ضرره نه دی دومره نهایت ضرر رسان دي چې انسان د مسلمانانو وباسي د ملک دا خلک ډېر دی اوس بلکې دا سه خلم شته استاسو د ملک چې هغه وي احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو ہم پیران پیر رحم الله سره خطاب کوي چې یو احد دی یو احمد دی الله خپل نوم دا احد دی نو پائے کې د حی او د دال مینس کې یو میم راوستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جوړ شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو څوک جوړ شو شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله ډېر خلک دا وی په احد او په احمد کې یو د میم فرق دی مته په دې فلسفیانه خبرو نه پوي دا غي مطلب دا چې احد او احمد سیم ته یو څه دی یې محمد الله دې الله محمد دې نعوذ بالله من ذلک دا فلسفه دا ټول صوفیا و دې کې چې کم ملاحده دي اړې بي دي نه دي څنګه چې تقلید کې مونږه مضموم او محمود وایو نو دا تصوف کې مضموم محمود وایو د چا چې دغه عقاید نه ټیک ده تصوف باندې اول ځای کې خبرې وکړو تل دا به نه کوو خو د کم خلکو چې دغه عقاید دي دا کم چې دی کتابونو کې لګل دي هغه دا حافظ زهبي خبره ده چې کپدی کتابونو کې الفتوحات المکیه او هغه بل کتاب ده دا کفر نه نو بیا خو دنیا ګړو کفر نشته او خالص کفر ده د بیا دا وی چې دا قران کم تا سره ده ترکه مې چې جبرائیل تعالی قران نه راوړې نو ترغه پورې وته سکے دا قران باندې بیان کم چې تا سره ده تاسو قران شته پیغمبر سره چې جبرائیل هغه نه راوړي دا قران نه فکر سره او دا غي وجه دا خي چې دغه قران ته خلق تو خیر او خلق پاره نه پوي دا په 24 25 صفحه کې زمون خلق زمونږه دا کابرو کتابونو چې ګورې کې ویلګي چې امام شهرانی رحمت الله تعالی علیه داسې لیکلي هغه شهرانی ده کم سړی چې دې خلکو د ګندګۍ نه خبر شي نه خلې له بیا رحمت الله علیه په مشکل راځي دا ملاحظه خبرې دي د شیخ اکبر خپل کتابونو کې دا لیکل دي نه پوهیږو چې دو ابن تیمیه رحمه الله د خلق ول نه لستخ کتاب الرد علی المنطقین حافظ ابن تیمیه کتاب د صفحه 488 او دا د بل الحاد خو یو چې دی اصل الحاد سره رسول الله صلی الله علیه وسلم اکم واسطه چې جبريل دی هغه ته دی او تخیل وای او خیال دی او دا خیال نوم عقل دی نبی وای اول ما خلق الله العقل د ټول نمخ کې الله عقل پیدا کړی رسول الله چې کوم وحی اخلي هغه د عقل اخلي دا وکي بل مصیبت فمحمد صلی الله علیه وسلم عندهم یاخذ من الملك الذي هو عندهم خيال في نفسه وذلك الخيال ياخذ عن العقل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په نس باندې چې کوم سیس کړل هغه د ملک نبوت نه کړل هغه ملک نبوت هغه یو خیال له یو ګمان دی او هغه خیال اخلي واحد عقل نه نو بیا وی فزعما ابن عربي انه ياخذ من العقل ابن عربي خیال دا کړی دی چې د عقل نه واغستل وهو المعدن الذي ياخذ منه جبريل او دا هغه معدن دی چې جبريل بم دال تناغستو دوبار کې دا د ابن عربي خیالات دي دا هغه ګمان دی د دې پنځ یو بل سیز دا غي ته وی الحقیقه المحمدیه الحقیقت المحمدیه څه چیز ده هغه داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د خپل نور نه پیدا کړ دی نعوذ بالله من ذلک یعنی دا الله د نور حصہ ده نو ټول مخ کې هغه پیدا کړ بیا هغه نرستو لوح قلم کرسی فلان فلان زموږ د جمعې درسونه چې چا اورېدلي یا مونځ خطبې نو دوه درې جمعې مخکې ما دا تفصیلي څیزونه ممبر باندې ویلي دي لکه هغه څیزونه پیدا کړئ هغه ولولئ یو څیز بار بار نشي بیانېدی دغه خلق دا حدیث پیش کړی دی چې اول ما خلق الله نوري او داغه حواله ورکړی دا عبد الرزاق باندې دا ټولو نمخ کې ابن عربي دا حدیث بیان کړی ابن عربی نه وخت دا حدیث دنیا کې چانه یې لګره نن دا عبدالرزاق په هیڅ کتاب کې دا حدیث نشته موجود نو دا د دې خلق او آرادي خیارات دي چې د جبرئیل په باره کې د نبوت په باره کې نبوت ملکه نه ده دا انسان کې ذاتی طور نه پیدا کیږي بلکې الله اعلم حيث يجعل رسالته تاسو ځان په دې پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت داغه د عبادت د وجه نه ملو شوی پیغمبري په عبادت نه ملاوي غار ته پتلو باندې پیغمبري نه ملاويږي هغه زمانه کې د عبادت چې څه طریقه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوله لیکن دا غي نتیجه دا نه و چې هغه ته پیغمبري ملو شو دا عقیده مسله ده زده کې پیغمبري وهبي دا کسبي نه ده الاندې جمله ده وهبي دا مطلب چې الله یې ور کوي دا په کسب نه ملاويږي علم په کسب ملاويږي دارنګ انسان نه نیک سړی په کسب جوړیږي سخی سړی دې په کسب جوړیږي لیکن د انسان نه نبی په عمل نه جوړیږي دا د الله رب العزت یو خصوصي فضل لې چې پچا یو کی را نبی کی په ډېر شي خلک عبادت گزاري لیکن هغه بیا نه البته صوفیا د قائل دي چې انسان کله ډیره بندگی وکي وکي وکي وکي داغه ته نبوت غیر تشریعي ملاويږي فرمایي اشارتن ویلو ان شاء الله موږ چرته خاتم النبیین ته رسول الله وتا ته دین زیات دین کتابونو نو خیم چې دا خلق د نبوت د اجرا قائل دی غیر تشریعي نبوت ټول صوفیا منی تر دې چې د پاکو هن کې هم ډېر خلک منی خخ خلک یې منی هي په ځان پردا چولې ده خلکو تخکار کی نه تحذير الناس کتاب دی غول له ایک وتا ته اندازو شیخ چې الله وزم کې پیدا کړی دي او په هر از مکه کې آدمن کا آدمکم ونوحن کا نوحکم ومحمدن کا محمدکم دا یو موضوع روایت دی عبد الله ابن عباس سر وې دي دا ډېر خلک دې تایید هم کوي په دې کتابونه هم لګي ډېر علماء دې وبندې دې تایید کې کتابونه لګي تاسو یو خوا د ختم نبوت جنډو چې تګړه پای خپل سیاستونه کوي او بل خوا چې تاسو یو عالم یو غلط حدیث مخکې کړی نه دا غي تایید هم کوي دا غلط طریقې دي هر چا دي ګلې غلطي لیکلي ورکه سر سید احمد خان دا غزه مونږه خو تا دا چې هغه د صوفیاو کتابونه دي اپون ما تاسو ته ادب خودلو کافر مافر خلک چاته نه وي دا زمونږ کار نه دی ستا کار هم نه دی دا چې چا کار دی غي پوښ او دا غي کار پوښ مونږ د دې کفري نظریه نه ځان ساتو د دې کفري عقیده نه ځان ساتو خداغه د نظریه بنیاد سره هغه د ابن ابن عربي کتابونه دي ابن عربي دا دوه دي یو الف لام سره راځي ابن العربي المالکی ابن العربي هغه الف لام سره دی اخو ډېر ښه عالم دی مالکی مذهب والا الواسم القواسم دا کتاب دی احکام القرآن اشته دی دارنګه د سنن ترمذی شرح لیکل دا نور بشمیره کتابونه لیکل دي هغه ابن العربی دی او دا کم چې صوفی ادنم ابن عربی دی ایمان الف لام نه ابن عربی او ابن العربی کې دا اصطلاحي فرق دی پرنم ما ویلی ننم ویم چې کې بل فرض سر سید پر نظریات او کافری نه بیا ابن عربی هم کافری دغه دال تناغستری د ملک خلک دوه نرخونه چلی سر سید ته کافر وای ابن عربی ته مسلمان وای بلکې د اولیاء او سردار ورته وای موږ چا ته کافر نه وای موږ وای دا اقوال غلط دي دا متصادم دي دا د فلسفي شکار شوی دي غلط شوی دي درست کار نه کړی ناجایز کار کړی بیا سره سید احمد خان د خپل تفسیر کې روان دي لګي د سيدونو تعلق کوم کې څنګه سیدنا جبرائیل سره ده ځکه دا وایي ته نه بیغه مشهور دا صفحات چې کوم ده مسلسل لګي په دې مسلسل صفحاتو کې صفحه 117 بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے دے پا قرآن درو ہوئے پچا کے چاہے اللہ کم قوت پیدا کرے نہ تا ملک ہوئے دے غریب پا ملک اور پا ملکہ کے پا فرق نہ ہوئی ملکہ جدا سیز ہے اور ملک جدا سیز ہے آواز دیکھو انشاءاللہ قرآن مجید نوس مونږ ته دین خي مونږ ته قرآن مجید تفسیر خي او په دې نه دی پویا چې آیا ابلیس دا د ملائکو نه دی قرآن خو نسته سری چې دا هو کان مل جن اپیریان نه دی بیا وی پہاڑوں کی سلابت پانی کی رقت درختوں کی قوت نمو برق کی قوت جذب و دفع غرض ہے کہ تمام قوا جنسی مخلوقات جن سے مخلوقات موجود ہوئی ہیں آریہ و داموں پدے کے اللہ قوت ناچول اور جو مخلوقات میں ہے وہی ملائکہ و ملائکہ ہے کم قوت چلے مخلوق کی موجودی نے تو ملائک ویک هغه پاګلې ته ملکه وای ملائک ورته نه وای ملکه جزاسیز ده ملک د الوک نه وته ده الوک ویل شي واسطه ته ذریعہ ته ملک ته ملک په دی وجوي چې هغه ذریعہ ده د خالق او د مخلوق په میاس کې خالق چې خپل پیغام را رسي ناغه د ملائکو په ذریعہ را رسي چې ملائک وي ناغه واسطه ده او ملکه جدا سیز ده هغه قوت ته چې هغه یو سیس کې موجود دی دا ډېر قابل سره دی فارسی عربی باندې په دوګه شغریب بیا دې پولی کی داسې نو د حواله ورګی دا په خلکو بدلېږي اگر ذکر قرآن مجید میں انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی و قوائے بہیمیہ کا ہے انسان کې بهیمی قوتونه موجود دي د زناورو قوتونه او ملکوتی قوتونه موجود دي په دې ما تیر جمعه کې درس کړ خدای الفاظ داسې نه وایم هغه عام فهم وایم کچا درس اوریدلی تقریر د تیر جمعه نه داو چې الله رب العزت د انسان پیدایش د خور نه کړل ولې کړل نو خور کې صفت دارې چې دې کې ته دانه ورواچې نه غډيري په دې خوره کې چې کوم سیز را پیدا شي ناغي کې حسن وي په کې جمال وي په دې خوره نه چې کوم سيزونه را پیدا کیږي زموږ د خوراک دا ډېر حسین او جمیل ډېر قوت پکې وي داغي سيزونه د وجه انسان چې کوم دی چونکه د پیدایش هم د خوره نشوي دی نسل بیا د نطفه مهین نشوي دی چلیږي لیکن د ډېر حسین او جمیل لخ خو الله د سره د قوتونو نور یو ذکر لري یو هغه دی چې هغه بهیمی قوتونو والے شیطان ابلیس ته د ګس طرف دی یو ملکوتی صفات او عالم ملک د دخی طرف دی کم چې ملک وی نه غي دین تراولی او کم چې شیطان د هغه ورته وسوسه اچي بیا دا حدیث وایلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کله شو تاسو رم دین هغه او ما سره رم دین خو الله زما تایید کو نو زما غ شیطان اسلام قبول کو دین دغه زمونږ دا نه راکم چې ته لګیا سي چې قوت بهیمی دی فلان فلان دی الله هر انسان کې دا صفات دی انسان کې درندګی شته کې نشته شته بګي ته چیر پال گئی وهل ټکول گئی دا قوت د کې ضروری پګار دی یو خاص اعتدال سره دا چا دا ټایم په لګولې ده سم یو خاص طریقې سره د کې دا قوت موجود ده چې انسان کې دا قوت غضبانی نه موجود بیا د خپل دفاع نشو کوله یا تعالی کې یو سړی سپېړه درکې ته ځان دا نه څنګه بچ کې تاکه هم دا بهیمی قوت موجود موجودګي پکار ده کسړی کې دا قوتونه نه بیا خدای دل شي بغیرت شي دا ټول صفاتونه موجودګي د ضروری ده لیکن دا غیر پر یو خاص انداز ده یو خاص طریقه ده مسلمانانو کې ډېر غټ غټ خلک دي دا غي دا رائے ده اور امام محی الدین ابن عربی نے فصوص الحکم میں یہی مسلک اختیار کیا ہے اچھا حوالہ اور گلا آگے ابن عربی کا کم جمع وقتی ذکر کرا اسٹیشن سے شہر ابن عربی اور آگے کتاب یتیمت البیان یہ کتاب ہے یتیمت البیان فی شیء من علوم القرآن دا کتاب دی د مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله هغه وګوره هغه اردو ترجمه راغله هغه د سرسید احمد خان لاندې ولیګا وګوره هغه واضح لیکلی چې دا ضال له دا مدل له دا فلان له دا فلان دی ایو وخت کې یو شاګرد ژوند دی او څنګه وفات شوی دی هغه سره واخته کتابت وکړه دی چې سر سید د خپل آرا اغستی د محی الدین ابن عربی نه دا غواره کې څه خیال نه داغه جواب داو چې هغه د اکابر اولیاء نو یعنی یو سړی د فالو کړ دی نو فالوور چې کوم دی څوک چې فالو کوي نه هغه ضال مضل دی څوک چې فالو کړ دی نو هغه من اولیاء هذه الامه دې د دوه نرخه وایي مونږ کافر مافر نه وایو زمونږ ذهن دغه نه دی مونږ دا غلطي ده او د فیصله د خبره خلاصه دا شو چې نن کم خلک تجدد پسند دي ملائکه جنت جهنم دی به جنت جهنم کې دغه تعویل کوي اچلته ورس ولته وایو دا تعویل پرویز هم کوي دا تعویل تمنا مادیم کوي دا نیاز فتح پوریم کوي دا ټول خلک دا بی دین خلک دي ته دین لباده غوست را دی بی دین خلک دا فالو کوي دا ټول ابن عربي شیخ ابن عربي ته دې لپاره بنیادی طور دلته ما لیکلیم دی تاسو هم داسې ولیکي چې دا خبره قطعا بی بنیاد او د قران خلاف ده ولې قران مجید تصریح کړی دا چې ابلیس د جناتو نه پیران ته ماماګان مو وای ها که تاسو مور پیرای کنه نو بیا به شک تاسو ماماګان تاسو ودا پیرانو خوري خدا دا بچپنې نه هغه دا شرک بالجن هغه مرض دی بګي شرک بالجن وکاو خلکو اوسم کوي اوسم خلک دا وایي چې پیران کوډه والو وایي پیران داسې کوي پیران داسې کوي پیران کوډه نه والو وایي د احنافو چې کوم علما دي دا غي ټول تراجم حالات زندگی پای کې لګلې دي چا چې جمع کړی دی هغه قریشی حنفی عالم دی ایک عالم دی شداد یو شداد خو کافر وګڼه شداد سخت وي مضبوط شداد یو عالم دی دا هغه په باره کې هغه خبره لیکل ده چې داغه او داغه د کورواله میز کې څه اختلاف راغی نو دې دا کورواله تپوس کوي چې اتعلمین الغیب ته په غیب پوهیږي هغه ورته یاو زه په غیب پوهیږم ورغوند جمله دا اوس زه په غیب پوهیږم دا سړی شاګرد د قاضي ابو یوسف هغه قاضي ابو یوسف ته خط لیکو چې زما خزه ما د داسې عبارت ویل دی د سو کوم دا ورته خط کیو لیکل جدد نکاح نکاح دوباره وکړه ته نکاح تجدید وکړه لانها کفرت زکه دا خزا د کفر مرتکب شوی دا د د علم الغیب دعوه کړی دا یو شی چې پټ ته پیران ته وسیمه څنګه معلومه فتح عالمګيري کې لیکلي دي چې که یو سړی دا وي چې اعلمو به اخبار الجان مال پیریان دا خبرونه وروړي دا سړی هم کافر دی ځکه پیریان په غیب نه پوي ډېر شي خلک د پیریانو کوډه راو باسي په ایمان دي تا د وی دیا سه وروخل په تو علماء وو زما مخ کې راو باسي نه په چلاکه ته پويږي نه ستل گئی دوی زما نظر نه لګي زما جواب دای چې نه ستا نظر نه لګي په کومه طریقې چې هغه رواسي دا غیتا ته اندازه نشته پیریان په غیب نه پوي دي چې په غیب وې ده ما تیر جمعې پرس تقریر کې ویلې دي چې دا خو ډېر ښه خلک دی بیا چې پیران ورسره یې مونږ زو په ارګونو روپې خرابو په زمکه کې چې دې کې وتیل روزي دې دې به اوبر روزي په یو د پیران ټرین کې وسه باندې راوباسي چې دې کې وبشتا دې کې نشتا دې کې تیل دی دې کې تیل نشتا دې کې جواهر دی دې کې زمرد دی دې نشتا کله وی هر سره وړي نو آسان کار دی ویلې غلې غیر مسلمانو په ځای دا ټول غټایټ ولا عمل کوي بیغه مشت دا ټول غپې شپې لګي کان من الجن ابلیس د پیرانو نو د شهرت وجه سشوا ففسق عن امر ربه نو نافرمانی وکړه د خپل پروردگار د امرنا قران مجید دا تصویر پرویز سر سید احمد خان چې لګلی دی بالکل لا درست لګلی دا قوتونه نه دي چې بهیمی قوت ته چاهه ته جن وای درو وای ملائکه جواب زکه نه کو چې په ما تفصیلا ویلي چې الله د جبرئیل په ذریعہ باندې را لګل او قران دا فرمایلی دی الله ملائک پیدا کړی دی اولیاجنحتن ډیر وزر والدی د چا دو دو وزر دی د چا درې درې دی د چا سلور سلور دی و یزيد فی الخلق ما یشاء د چا دا غینم سیوا دی د ملائکه ځان له وجود دی د جنات ځان له وجود دی د صفات نه دی په صفات او وجود کې فرق دی صفات جدا سیز دی وجود جدا سیز دی وجود زمونږ جسم دی جسد او صفت دار هغه څه چې مونږ کو مثلا زمونږ اخلاق خري دغه صفات دي زمونږ اخلاق خراب دي دام صفاتونه دي زمونږ خو ګنده صفاتونه دي نو ملائک داسې صفت نه ده قوا نه دي بلکې دا دي دا وجود لري باقی ده الله ملائک دا پیدا کړی د نور نه جنات پیدا کړی د اور نه انسانانه پیدا کړی د خټ نه نو څنګه چې انسان یو جدا وجود لري نو داسې وجود ملائکم لري داسې وجود دا پیریانم لري قاضی بیزاوی مشهور مفسر اغی والفاء للسبب ففسق عن امر ربه فی سره پاره دا د سبب د پاره فا سببیه ده لکه ما ته ویل شهرت سبب څه شو نافرمانی شو لکه خلک وی چې څوک د نه یادې کنه جمعات په باتروم کې بولو مشهور بشګه مشهور بشي اردو کې څه وایي بدنام جو هونګه تو کیا نام نه ہوگا بدنام سره شهرت کیږي او د ابلیس د شهرت وجه څه شه ده فسق او عصيان د خپل رب ففسقان امر ربه کې نقطه ده نور دا شیطان چې کوم دی بیا دی وی وفيه دلیل علی ان الملک لا یاسی الوتتا دا دلیل دی دی چې ملائک ګناه نه کوي اثر سه سوال چې سړي راځي ملکو ګناه ولو کړو کم چې ملکوتی قوتونه دي نو لا یاسون الله ما امر ملائک دا الله نافرمانی نه کوي دا زمونږ رهبران جوړ شي کاغه ابن عربي دی او کاغه سر سید دی او که پرویز دی او که تمنا مهدی دی که نیاز فتح پوری دی که عبد الله چکړالوی دی د دې فتنې بنیاد عبد الله چکړالوی دی میا والی خوا کې یو کله دی اې د چکړاله وي دا سره ډېرې زمانه پورې محدث پاتې شوی دی شل کاله تقریبا د صحیح بخاری پڑھو کړل لیکن بعض خلک هغه د لا نسلم په ډېرې ناس یې غلې چانه مني دوم دې چانه منل آزاد کوله وسړی ته ته د حدیث نه انکار وکړه حجیت حدیث نه انکار وکړه تاسو سره کې انسایکلوپیډیا موجودي د پاکستان پاکستان انسایکلوپیډیا نه کې وګوره سید محمود قاسم متو په چې عبد الله چکړاوی څوک ده دا پرویز مستاز دی دا نیاز فتح پوری مستاز دی تمنا مادی مستاز دی دا نمونه یاد ساته ذهن کې دې روزه کې اوسړې ملو شوی دماغ مې ګډ وډ شي دی مې ولې په دنیا سیب سي کتاب مې کتل مې نیاز فتح پوری یاد ویو مې سره سړي بیا هغه عقلي خبرې کوي ما یې بس عقلي چې شریعت خلاف کما خبره چې شریعت خلاف ته عقل نه وي ا گمراهی د دلال عقل خصیز دی لیکن عقل به ته استعماله د شریعت پرانا کی د عقل لا کته د وحی رڼا لري کې دی وټکری خریخ عقل نه مونږ انکار نه کو عقل خصیز دی لیکن قران او حدیث زمونږ عقل نه مخاطب کړي زمونږ ذهن او زمونږ دماغ او زمونږ زړه مخاطب کړي قران د ایمان منبع پرون چې دا آیت ویلو یا ما ویلو نزله علی څه شي عقل کا علی قلب کا د وحی منبع هغه زړه دی هغه کامل یقین چې د الله د رسول په ذات پیدا شو نو اوس به د الله په کتاب کامل یقین راځي او کچا د الله د رسول د ذات نه ایمان لري کو د په قران ایمان نه لري دا تجربه ده زموږ استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیہ کتاب ہے انکار حدیث سے انکار قرآن تک دا ولوله کتاب دا دا پته لګیږي چې یو منکر حدیث څنګه انکار قرآن ته ورسي دې وجه دا غي چې بالکل څه قید مې نه تسلیمي خدامو آیا مونږ دا خبرو کړه خلک وې ده الیدی سیاد کړل زیاته نه کوي ما چې څنګه خبرو په دغه شان دوه اسه خو بزه تا ته خیمه ده چې مرزا غلام احمد قادیانی غوند کافر او حنفي وو دا فتاوا شته ما سره دا مسلک ته خلک نسبتونه نه کوي دا په هر فرقه کې په هر ګروپ کې په هر ډله کې په هر مسلک کې خراب خلک پیدا شي نو آیا مونږ به ټول مسلک پای بدنامو دا غلطه طریقه ده فر قواریت نه روزه دا درست طریقه نه نیاز فتح پوریم تر ډېرې مودې پورې حنفي وو دا پلارم حنفي وو بیا ډېرو تدریجا لړ حدیث طرف ته بیا تقلید مقلید نه انکار وکړ بالکل ال حدیث هغه ال حدیث ته دومره لړ بیا چې بالکل انکار حدیث شروع دا د لیدیستوب بدی موږ نه بیانو دا تا د سره دا تاریخ خیو دا که څوک په دې نقطه نظر ګوري چې دا فلانی بدی وای دا فلانی وای هغه لک خپل دماغي قاروره سمږي دا غلطه طریقه ده چې غیر مسلم زمونږ په مسلمانانو د الزام لګی چې تاسو کې فلانه غل له فلانه دروغجن دی فلانه داسې له فلانه داسې دی لهدا د اسلام نه قبلوم او دا غلا خبر وسی نه دا صحیح نه ده او دغه هم صحیح نه ده زموږ مقصد په دې کې د مسلک بي عزتي نه ده موږ د اتحاد دعوت ورکو خدا خو دا ده چې داغه بنیاد کم نه جوړ شوی دی یعنی یو سړی اول دومره پورې کلک دی چې هغه هیڅ امام نه تسلیموي صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم امام تسلیموي او بیا دې دې ته ورسیږي چې داغه د امامت نه انکار وکړي دا د سوچ هغه زیرخ چې دا ولي کیږي خر دا ورازي ان شاء الله مونږ بوایو زمونږ دې دور کې د پرویز نوم خلک ډیر وایي پرویز فتنه ده لیکن پرویز نهایت جاهل نهایت بے علم بالکل بے بنیاد سره دا هیڅ کتاب خپل نشته اسی چې لګي دا په خلکو لګلي ازبو خیم تا د فلانی کتاب مصنف څوک دی رټن کې وتا ده خیم چې د فلانی کی کتاب مصنف نه نه خدای منظم سره او دې چې کم دې دې او وزارت داخله کې یو ډېر وی پوسټ باندې وخ داغه د وجه د دا ډېر وی مصیبت دی له یو تنظیم ورکړل او د خور کړل په خلکو کې او خاص کرا خلک چې داغي تعلق دغه ټو پوسټونو سره په سمه لوی پوسټ باندې 20 21 22 ګریډونو افیسر سیګم دي دا اکثر ویشتر پر ځان دي اې کې څه شکایت تو کی څه خبرو کې نظام علماء له جواب نه ورزي دي او ته کافر یې بس خبره ده ختم کړه تاسو چې مونږ وایو کفر کفر مو وایي ته مکالمه وکړي وسره مباحثه وکړي غسره چې تکله حدیث نه تسلیمه ته قران څنګه باندې نن که زما مخ کې قران مجید موجود دی دا زول منم ریسه دلیل دی مثلا د دې دلیل هیڅ نشته نه ما سیوا د دینا چې دا سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی ما باغ ایمان راوړل دی داغه د ایمان نتیجه دارا چې زه قران مجید د الله کتاب منم د یو انسان چې داغه د سنت رسول سره یا د حدیث رسول سره دغه رویه ای پیغمبر سم غني مرزا غالب یو عام انسان دی هغه یو دیوان لیکل دی هغه دیوان شعر بتا ته زو وایم زما خیال دی ته پوښ ستاره سر د پاسه پاسه وتی شي الله تعالی اردو درځي ډیر خلکو یې مې اردو کړی هغه پای شعر نه پوي تاولې بعضې کلام وی داسې چې هغه استاد غواړي دا الله کتاب دا استاد غواړي استاد چې کوم خبرې کوي هغه هغه په وضاحت کوي رسول یوازې استاد نه دی هغه پیغام بر دی دا الله پیغام را رسول دی دا هغه په وضاحت کې چې کوم سیز هغه وي هغه ته حدیث وي او حجتي الله انتخاب کوي د ملائکو نه رسولان د استادو سر سید سویل دا الله د رسول په میاس کې واسطه نشته الله سوي دشته کې نشته الله یستفی من الملائکه رسولا الله انتخاب کوي چونل کوي د ملائکو نه رسولان د استادو پیغمبر وی پائے کوم هغه پیغمبر دنیا کې چې کوم داغه پیغمبري ناغه ته رولي دارنګ یو من الناس د خلکو نه مستاجي جوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري رسول او نبی سورۃ فاطر لمبنی آیت ته الحمدلله فاطر السماوات والارض جعل الملائکه رسلا حمد هغه الله لره چې پیدا کون کړي د اسمانو زمکه جوړون کې ده ملائک لا رسولن استاذي ملائکو نه استاذي جوړي تعالیږي ا ملائک څنګه دی ولي اجنحتن وزر والدي وزري راغلي څنګه وزري دي خلک ور پورې خان دي خان دي ور پورې سره چې کله الله فرمایل وزر والدي بس دي نو مثنا وسلا سو ربا چا دو دو وزري چا درې درې چا سلور سلور دا اجسام دي کنه دي وزر یې دسي دا ملک وی کړه ملکی دا ملک و وزري دا ملکی هو وزري نه یو سړي کې علم دی دا ملک دا دی وزري یو سړي کې سخاوت موجود دی دا ملک دا ته سخاوت وزري دا غریبانان داسې ګډوډ شو دا د قران مجید واضح نصوص دي په دې کې د دې خبرې څه ضرورت نشته چې مونږه چاته معذرت خواهانه روي خپل مونږ وای دا زموږ عقیده ده ته کدا منې نو ټیک ده او کته دا نه منې بیا زموږ تاسو سره سکار نشته دا څه چې نن ما وې د ملائکو په باره کې د رسولانو په باره کې د وحی په باره کې د نبوت په باره کې دا شکی خبره مسلمانان د یو صحیح لارې نه اړول هغه ته شکوک او شبهات په دې کې پیدا کول دا چا کارو دې لپاره یو سړی دی هغه ته وایي عبد الله بن حسن قیروانی سخلق تیر شي دغه ته باطینی وي باطینی دې ته وایي چې د قران دا نسته مثلا ذالک الكتاب لا ریب فی یا دا نسته چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم دا نسته دې سمانه الله مہر لګولې دی په وګونو باندې ختم الله علی قلوبهم الله مهر لګولې دي پزلون باندې ان الذين كفروا سواء عليهم اے پس وی ختم الله علی قلوبهم باطنیه سوئی اے پیغمبر ان الذين كفروا یقینا کسان چې هغه کفر کړل انکار کوي د څه شي نه د دې خبرې نه چې دا الله نه سیوا د بل چا دیدار ونه کوي ته هروسه معنا ته دین انکار کوي چې د الله نه سوا د بل دیدار باندې کوي البته آیت کې دا مطلب ده دا باطنیه کوي دا ابن عربی دا معنی کړی دا خیم دا د فتوحات المکیه کوي داغی بارے کې سره ختم الله علی قلوبهم الله داغی زونه بن کړی دی بل طرف ته نګوري د بل چا مینه په زړه کې پیدا کیږي نه الله دا کافر خبره کې ته ولینا څه شی جوړ دا باطنیه دي اصل کې حدیث کرا دی لکل آیت ظاهر و بطن د هر یو آیت یو ظاهر دی یو داغه بطن دی ناغه نه دا استدلال کیږي دی دی کې یو پټه معنی ده کنه په باندې خاص خلک وي و اسلام کې څه شی پټ نشته سیدہ عائشہ فرمایل چې کچا تاسو ته دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سبازه سب پټکړی دا فقد اعظم الفریا د ډیر دروغ وی سچ ظاهر او هغه رسول الله خلق ته خود لري خدا زموږ د خلکو مقاید دي چې رسول الله د دین یو داسې حصہ چې بل چاته نه خولې هغه علی رضی الله عنه ته خولې ته ټول تصوف بنیاد پر هغه جمله باندې دا دروغ وي سنن ابي داود کې حدیث ده چې سیدنا علی نه تاسو کړی شو چې تاسو سره سپټ علم داسې شته چې رسول الله درکړل ناغه تور رو باسل تی کی نخ تور غړې ته واچول تی کی کی او کاغذ نه غیر رو باسا په دا علم دې کم چې رسول الله موږ لرا کړل دی نو پای کې سباز مسائل د قتل او قتال بعض مسائل په کې د میراث هغه بیان کړه هغه حدیث سنن ابي داود کې موجود دی ټول مولا سپټه نه مې نه راغله دا لا درزا او د نرزا سيزونه ټول قران کې موجود دي واضح دي دا سینه بسینه ناراضي په دنیا کې دوه قسم خلق دي دا غي علم سینه بسینه یو صوفیا دي یو طبيبان دي ته صوفیا علم سینه بسینه راضي دا به بنیاد علم ده او طبيبان علم سینه په سینه کیږي یو طبيب به یو سره یو دوايي په یو لس روپۍ لګي مریضان په خګي هغه چاته نه خيخ پاګه لس روپو باندې هغه زر روپۍ ګټي ایدا سره پلان کې نسخې دي دا تمام په دې وجه شو کم شی چې ته پټ ساتې نه هغه الله تبا کوي طب ختم شوی دی اوس ډېر کم طبيبان دي چې په طب پوي اکثر سټیراید ورکوي مریضان له فوري تور هغه خشي بیا ورته تکلیف راشي دا سه سزونه الله ناخلی نه پری دی هغه ترقی نه ور کوي تصوف هم یو دایسی چې باطنیت ته خالص دا فرقه باطنیه دا غی لیډر دی عبید الله بن حسن هغه خپل یو پیروکار ته دا پیروکار نو میرے سلیمان بن حسن هغه ته یو خبر لیکلی و هغه خبره د الفرق بین الفرق کې لیکلی ده الفرق بین الفرق د فرقو په میانس کې فرق دا بنیادی کتاب دی چې باطنیه سوق دي معتزله سوق دي صوفیا سوق دي مرجئه سوق دي فلان فلان دا ډېر د کار کتاب دی په دې کې 296 صفحه کې لیکي قد قال القيرواني في رسالته الى سليمان بن الحسن قيرواني خپل یو مرید ته خط لیکل په خط کې لیکلي دی ان اني اوسیکا به تشکیک الناس فی القران والتوراۃ والزبور والانجیل تا دا وصیت کوم دا تاکید کوم چې د خلکو شکونه پیدا کا په قران کې په تورات کې په زبور کې او په انجیل کې لګیا شه آسمانی چې کوم علوم دی په کې د خلکو شکونه پیدا کا دا شکونه چې پیدا کیږي د دې نتیجه وسې کفر او الحاد وبداوت ملائب تال شرائع او دا خلک رو بل دیتا چې شریعت مریت څه شي نشتا دا خو خلک ټول وي اوس وایي شریعت منیوم منظم کوي چې خادي پراشي زما خپل خادي ته به کوم چې څنګه مې خوخی دا د کافرانو خبره نه کله وای زما خپل غم دې څنګه مې وګو نه ومه دا په خلکو بدن لګي خو که یو خزه وای چې میرا جسم ہے اور او زما اختیار درنه پای خلک بد وګڼي دا دا ټول لګیا خپل ته غي د خپل جسم په باره کې ویلی تاسو ته بد ولګیا ټول لګیا زما خپل غم دی زما خادری چې څنګه کوم ناغم وی زما جسم نه څنګه چې استعمالو دته وی ابطال الشرایع رقی رواني خپل مرید ته لګلی ولا ابطال المعاد والنشور من القبور خلق تو خیا چې قیامت میامت نشته ده قبر کې تبوس مپوس نشته ده قبر نه پاسې دلم نشته حاله دار څه ثابت دي قبر کې جون شته ده په قبر کې عذاب شته ده په قبر کې جنتونه شته ده روح او ریحان شته ده دا مافیا د عقلی چې مون قبر کولو که سبا کې نخ کاری دل نخ کاری ټیک ده چا وی چې کاری انکار مکو چې قبر کې عذاب نشته ول نشته قران دوا الفاظ ویلی یو قبر و من ورائهم برزخ لا یوم یبعثون یو برزخ ده یو داسې پردراجه په نظر ناراضي لیکن ته په مړي ادراک نشي کوی دا باندې سګي یو کافر کته د زمکه د پاسه کېږي او پاغه عذاب یې ته نشي دي او ته انکار کوي چې عذاب نشته دا غلطه خبره ده قرآن تصریح ده فرعنا مبارک چې نار یورزون علیها غدو واشیا فرعنا باندې سحر او ماخام ور پیش کول شي هغه د مصر په عجایبګر کې پراته دي تر اوسه میوزیم ښکاری خو پنه دا تعقل پسندانه جواب دی دا معتزله جواب دی دا مکه راځي قبر کې عذاب هم شته قبر کې نعمت هم شته مونږ ته ځکه نخکاری چې زموږ سترګو کې هغه قوت نشته دا ګڼ مثال نه مونږ ته معلوم دي دی وخت تاسو نه سه سمره چی یو سړی هم سوچ کوي یو بل هم سوچ کوي یو د بل د سوچ نه خبري اس پته نه یو سړی هم لاس ته ودل استا په خواږي هغه خوب ویني خوب کې زمري په مخه کړه دی چغي وای اته خوا کې ناس ته هغه چغي وره ګپ نه لګي خلک دا خو عقل دا مني کویم نه مني نو موږ مسلمانان یو او موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا چې قبر کې سزا هم شته او قبر کې جزا هم شته شته بهشک لیکن زمون په نظر هغه ناراضي چې ناراضي نه غیر انکار جایز نه درست نه ده اعتزال له یک تعویل ماویل ضرورت نشته تعویل چې چاکو دای وتا ته زوجه وخه غیر مسلمو هندوانو به اعتراضات کول په مسلمانانو باندې چې تاسو د عذاب د قبر قائل یې نو موږ خپل مړی سوځو او چې کله مونږه مړې اوس ودو دا هو قبر پاتې نشو دا هغه سزا څنګه وي خدای لنډ هغه جواب دی کوم چې سورۃ یاسین کې قران کړی دی چې اصل کې یو دا قبر دی کوم چې مونږ کنو یو هغه قبر دی کوم چې د مړ روح هغه ته ځي هغه جسد مثالی ورکړي شي دا او شي دا دا جواب نه دی هغه الزامي جواب دی دا خو یو غیر مسلم د خاموش کولو لپاره خبره غي کړو ان خلکو عقیده جوړ کړو دا نادرست عقیده ده عقیده نس غواړي په دې نس نشته عقلیات باندې عقاید نه ثابتېږي زمونږ په مرګ نرستو په جون باندې ایمان دی د قبر په عذاب زمونږ ایمان دی د قبر په جزا زمونږ ایمان دی دا غي کیفیت نه موږ نه خبر دی جواب دا دا نه چې ته الله جسد مثالی ګوره جسد مثالی ورته بوزا دا خبرې مونږ ډېر یاد کړې په یو سیس دلیل نه نه بیانول بغیر دا بلا دلیل خبرې ابطال د معاد ابطال د نشور مې القبور و ابطال الملائکه فی السماء و ابطال الجن فی الارض خلق ته وایا چې اسمان کې ملائک نشته رز مګه کې پیریان نشته دا باطل کړه خبره د دې و فائدہ دا شي چې قران تورات زبور انجیل و ختم شي جبرئیل نه چې وجود تا ختم کو نو قران څنګه راغی ووسی کا بیان تدو میل قول بیان نو قد کانا قبل آدم بشر کثیرن ته تا ته دا هم ویما چې خلق رو بل دې خبره ده چې د آدم علی السلام نه مخکې ډېر انسانانو در سر سید هم راځي در پرویز هم راځي در ابن عربی هم راځي چې د آدم نه مخکې ډېر شي آدمانو او دا موضوعي حدیث هم دی چې الله اوس مګه پیدا کړی او په هر ځمکه کې آدمون کا آدم کوم و نوح کا نوح گم و محمد ان کا محمد گم صلی اللہ علیہ وسلم دا دروغجن روایتونه خلق جوړی دا بالکل داغي اتباع داغي خلقو د دې وسه فائدہ ملو شي دې فائدہ بداشي فإن ذلك عون لك على القوم بقدم بقدم العالم دا بس زمونږ د نظریه تایید کی زمونږ نظریه سره عالم قدیم دی عالم قدیم دی یره دې سو خالق نشته دی چې خالق نه دی او سیده د سوې په اردو کې یا پښتو کې عربی کې اته الحاد وي دا وی دی نه اوس پته پوه شي چې دې صوفیاو تسر سید منکرین حدیث ان کې ډانډه کہاں ملتے ہیں دی تعلق چا سره دی بنیادی طور دا د باطنی او هغه ګروپ دی یو منظم شکل کې مسلمانانو باندې حمله کوي دا ډیر ناکار خلق دی دا 296 صفحه ده لیکن نور هم ډیر سوزونه دی ان شاء الله مو وختن فوقتن بیا بیانو دا د پرونی سبق ته تمه وا چې قران مجید د سیدنا جبرئیل په ذریعہ باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړی شوی اوس هم دغه موضوع چې کس پر نازل هوا پچا نازل شو په ما نه یو دوا ایتونه ویلو نن لګ مفصل وایو سورۃ البقرہ دری شایت ما پیش کرو وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثله کچره تاسو په شک کې دای کتاب نه چې نازل کړی دی مونږه په خپل بنده باندې نور وړي او صورت دې پشان په صورتن کې نکره دا تنکیر دی یو ورکوټ شان صورت بیا دویم آیت دارې صورت النساء آیت 105 ان انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما راك الله ولا تكن للخائنين خصيما وه چې په کوم پیغمبر راځي الله غسر خطاب کوي ان انزلنا الیک الکتاب ادا سے قران کې ډېر شي دي بلایت کریمه د سورۃ الاعراف دویم آیت کتاب انزل الیک لوی شان والا کتاب دے تا ته نازل کړی شوی دی فلا یکن فی صدرک حرج منه ندی راضی ستا پس لکی ستا پسینه کې تنگ سیاد دینا لتنذر به دې دا پارا چې ته تنبیه ورکې په دې باندې و ذکر للمؤمنین او دا نصیحت ته د پاره د مؤمنانو پیغمبر ذمہ داری مخې د قران فائدې مخې او آخري آیت کوم چې ما پیش کړو د سورته محمد آیت دویم زمونږ بل عنوان دی تعارف د قران کې تاریخ نزول قران خپل بتا سره انزال او تنزيل معنا باندې ځان پوي وي چې انزال څه ته وي او تنزيل څه ته وي قران کې دا ډول الفاظ استعمالي زه ساده ساده معنا او کم زر زر وپوي کم تاسو ولګار به عبارت دې لپاره وایو چې دا کم دینی طلبه دي عربیدان چې دی لګ علم کې اضافه راشي پختګی راشي هغه درس ګران شي چې پای کې خلک مختلفو طبقاتو والي دا چې یو ګریډ والا خلک به بیا موږ ته دومره مشکلات نه پیدا کړي نو قران دې درسونه کې مسله دا جوړ شي بیا بارم داسې خلک اوري چې هغه سویل هم نه نو دا غي بیا خیال ساتل شي سپیکر نه نه کې دا فائدہ یې چې کس کم مخاطب نه دا مخاطبي ته کې سانتیاګانی نو بار کې ټول عمر سادهګي سره خلک جن نشي تیرولې کوشش کوي باندې آدم چې دا طالب علم څنګه پوهه کم په کومه طریقه پوهه کم نزول اصل کې امام راغب رحمه الله د قران طالب علمان اغي د پاره د امام راغب اصفهاني المفردات فی غریب القرآن بنیادی کتاب دی کبل تفسیری او کنه خو دا کتاب خامخای دینه بغیر کار نه کیږي تاسو چې څومره لغوي تحقیق کوئ نو په ځای دې چې اردو کې وګورئ هغه د امام راغب اصفهاني کتابونو کې وګورئ دا ډېر د کار کتاب دی عربي کې دا یو جل کې دی د دې بعض اهل حدیثو ترجمه کړه ډېره ښه ترجمه ده دو جل لګیا چاپ کیږي لاهور نه ملاوي اهل حدیث اکادمی سره انو هم دا غي مفردات قران ده دا کتاب ځان لواله کې بل فرض یو سړی پورا په عربی نه پوهیږي نو په اردو خو پوه دی شي نه کې کمال دام کړی چې کم تایید هغه پیش کړی یا کم عبارت خدای اردو ترجمه هم لیکل دا وایي قران اصل کې رسته بتوي چې دا په عربی ژبه کې نازل شوی دی نو په کار دی چې موږ له عربي ژبه راځي بیا عربی ژبه کې کې اوسړې لوی نه لوی عالمي ناغه ته هم کتاب ته رجوع پګاری چې دا کم تحقیق زمانه را صحیح دی غلط د اهل علم د پارم په کار دی چې دی ځا سره ساتي دا کتاب او دا لولي قرآنی لغت ته دا زمونږ خلک دا کتاب نه ګوري په دې وجه باندې ډېر کمې ده او کمې یو نومانی صاحب دی په کراچۍ کې هغه کتاب لیکه لغات القرآن په نوم باندې هغه ډېر ښه کتاب دی لیکن هغه کې علمی تشنګې ډېرې دي بس زه په دې په کې علمی بحثونه خري لیکن اکثر او بیشتر هغه لفظي معنی پورن خبره وبار کې تاسو د پاره خره دا موږ خلکو ته وایو چې هغه چونکې د فن سره کم پوي نه غي دا وایو چې ستاره پار نه ده کم چې بالکل مبتدیان دي راغي د پاره ډېر خره بیا اردو کې بل هیڅ چا پرې کار نه کړی شرح القرآن په نوم باندې کراچۍ کې اوکار شوی دی دوجل کې مصنف خو ماته نه معلوم خو سم ریټایر فوجي خطیب دی ا کتاب دا هغه خره ځکه چې دا هغه بیس خره هغه د علوم کراچي فارغ دی او ډېر علم والے کتاب دی شرح القرآن دی یا تشریح القرآن دی هغه سه حصے مال استریخ صاحبوا به مال استری پرویز پریبان یو کتاب لګره لغات القرآن سره ورجل لګره بل کتاب نه ملاويږي نو زمونږه لایبررو کې هغه کتاب موجود دي دا کتاب هغه د تاریخ ادب عربي مصنف باندې لیکل تاریخ ادب عربي دا هندستان کې اولوی عالم او غلی کله علي حدیث عالم ته غریب او دواغله پیسې ورکول او کتاب به لیکو کتاب چې جمع شنه پای کې دا خپل خباستونه ور داخل کړل د مجلس احرار او رساله و چاپ کړه رساله ما سره شته ده هغه دا ټول رودات لیکل چې اصل کتاب د چاره نوم په رچا کی پرویز لاروی نه ورتله یو حرف عربي غل نه ورتله هغه عربی په لغت نه پوهیږي دا یو عالم د غربت نه هغه फायदा اغسته ده هغه نه پیسې ورکړي دي او دا هغه معلومات د لغت باره کې اغستي لغات القرآن خو بیا هغه کتاب په ځای نه پرېخې کم کم ځای کې چې دا هغه باطل نظریات او هغه دا هغه لفظ لاندې ور داخل کړي دغه کتاب نه بزان ساته البته کم کسان چې هغه په بحثونو پوي یا دی ولولي لیکن عوام هغه بیا کتاب نه راخلی پس کوشش کوو د لپاره قاموس الکتاب زموږ د غفن باندې ده او ټایم نه ملاويږي یو جل دغه چاپ شوی دی نو لا زیر التوا پروت ده کم کم شي سره یو کیخ پکار راي دې ته خلک متوجي شي سو کی داسو کې داسې چې هغه تصنیف تالیف شوق لري او پوي هم شوق جدا را او پویدل جدا دي ډېر خلک مونږ ټرینډ کا غوتم ولا نیولې وا چې زه تمورو سنا کتاب پری بیا کار نه کوي او قریب له شي بیا په کار سوچ کوي دا سه کسان پګاری چې هغه د فنز دګي او د خلکو توخی قران مجید چې مونږ خی ورستنه تا دا ان شاء الله ډېرو موقعو کې وخم چې پرويز دلته کې د غلطۍ شکار شوی دی ولی دلته کې هغه د عربی په فلانه قاعده نه پويږي یا لغت کې دلته کې اگر وانه کړل دومره عربي باندې پوهېدل پګاری چې سړی په دې پوه شي چې دا سیس ټیک دی او که غلط ته پرویز لغات القرآن سلورې سي ګره داغه مفهوم القرآن په درې جلد کې دی داغه مطالب الفرقان په درې جلد کې دا ټول موږ لستوي ابلیس اعظم دا کتاب دی معارف القرآن دا کتاب دی فاروق اعظم دا کتاب دی بشمیره کتابونه غلي کلی سیدنا عمر سره ډېر لګي ډېر خوخ دی څه شي دا وځي د دې وجه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مرض الوفات کې تکلیف راغې ناغه فرمایل سو شعر اورل چې تاسو له ولي کوم سیدنا عمر او فرمایل حسبنا کتاب الله موږ د الله کتاب کافی دی دی وی مطلب دا دی عمر چې د حدیث ضرورت نشته نو شیطان بدلی دی په دې عمر باندې غټ کتاب لیکل دا زمونږ ټول خلک دین او درې دي سونو اصل فتنه دغه دي چې هغه زموږ دین تسنس کوي معرفت علوم الحدیث مقدمه کې ما انکار حدیث دا غیر دلایل د انکار حدیث ټول لیکلي دي او ما واضح لیکلي دي چې بعضې فرقې داسې دي چې هغه زمونږ برګ و بار ته نقصان ورکي فصل تباہ کی اولاد تباہ کی لیکن بعض داسری چې هغه د اسلام چولې د اسلام بنیادونه خوځي هغه انکار حدیث پر نه دا ډیره زیاته ده دا بعضې احنافو کې هم ده ته به حدیث پیش کړه هغه بل څه وي دا رویه درسته ده د حدیث د پاره ک بل حدیث قبول کړي شو ټیک ده حدیث په دی وجه پر خپل جواب لانی راي ده دا انکار حدیث ده د حدیث مقابله کې خلک د چارای نه مني المفردات هغه المفردات دا دومره ښه کتاب دی چې مجد الدین فیروز آبادی غوندې سړی دی مصنف د قاموس المحیط لیکونکی دغه یو کتاب دی بصائر ذوی التمیز فی لطائف الكتاب العزیز داغي اکثره حصہ تقریبا 98% حصہ دا مفردات او دا غټ غل لږه نر بجیو زم نه لیکلی چې مال رقم نه راغسته دا سرقې مرقې په خوان روانې یو ځای نه فایده اغستی نوم نه اخلي اجي زمونږ باندې څوک سرپرا به پیښ شي هغه بارودونه ټیلې کی یو شی یو بل خګی دا دی ته عمدت الحفاظ وي هغه درې جل لګره هغه د مفردات په کتاب باندې لګه مزید اضافه ده هغه ډېر د کار کتاب ده مصنف نوم باندې ر دی وخت شته ما سره خو ځا غن ډیر نه استعمالوم زما استعمال کې المفردات ډیر دا د کتاب تشویق څخه کوم دا ځان کې پیدا کیږي کتاب اخلې اوم او کتاب ګورې اوم شو پیس ته مو جوړای چې المره کې دی خې وځه کتاب کتاب چې نه وایي چې ما کې فلانه مسله فلان کی ځای کې دا د خلک وخور کې هغه وګوري د موبایل لري مصیبت نه روزه کار وسم شي تاسو شپارل نه دی د مخ کتاب ګورئ کنه د مخ کتاب چې سو ګوري نه بس ګوري دې ګن نروزه جون م برباد ځان نه کتاب وګوره قران وګوره حدیث وګوره چې مسله سمشي نزول څه شی النزول فی الاصل هو الانحطاط من علو بس مختصر تعریف دی د پاس نه د یو سیز راتلل ته نزول وي دا ډېر شي جمله استعمالېږي انزال کیږي او فلانه کیږي فلانه کیږي دا هم دغه سیز ده کنه پاس نه لاندې راتلل ته نزول وي د نزول حرفه فصول اکبری ډیر بهترین کتاب دی هغه انسان له بصیرت پیدا کوي په علم الصرف کې نو کله چې دا لړشي ثلاثي مجرد تخ عوام په نه پوي ولا کم چې اهل علم دی پويږي ثلاثي مجرد تجرل شي نو بیا دې مانسي پراکو زیدل ټهرنا قیام کرنا قران وی ونزلنا او تنزیلا دوړ یو ځای کړی ور تنزیل جدا سیز ده نزلنا جدا سیز په دې باس چې ته پوه شې ته د مشرکینو په اعتراض پوه شې چې لولا نزل علی القران جمله واحده ته دې نزول یک مشت ولې نه کی یک مشت پارا دغه لفظ استعمالي خکارا چې باران ټول یو ځای نه وري کټول وایان یو ځای وريږي فائدې ډېری که نقصان ډېری نقصان ډېری او که باران لګ لګ وريږي ضرورت مې زمکه خې مړی شي نه ته بیا نزول نه وي بیا تنزيل وي قران مجید کې ټیک ده چې نزولم د قران د پاره استعمالي تنزیلم استعمالي لیکن د قران د پاره اصل لفظ تنزيل دی اوس کته په دې پوه شې د مشرکین سوال لاره چې قران مجید په دې پیغمبر یو ځای ولې نه نازلېږي یو شاعر چې یو دیوان لګي دا ټول په یو ځای لګي کنه په دې وخت لګي یو مصنف یو کتاب لګي نو ستا په خیال لس منټه کې هغه ټول علم هغه ته ور منتقل کی کنه پاره یو کال وکاله درې کاله سلکو درر مالکه د وجل لګي لس کال کې لیکل شوی دا او ډېر ټایم لګي د دې سوال څه مطلب دی چې لولا نزل علیه القرآن دا یې مطلب دا دی چې دا قرآن دا پیغمبر د ځان نه جوړي نو ځکه خدا لې لګ لګ لیکي لګ لګ لیکي نه دا دومره ته جوړ شو دا د مشرکین سوال دی تراغي اعتراض دی چې کدا د ځان نه جوړولې نو ټول به یو ځای راغلي مخکنی کتابونه خټول لاس قران مجید د سیدنا موسی علیہ السلام د کتاب باره کې لیکلي چې كتبنا له فی الالواح مونږ هغه د پاره په تختو کې دا خبره لیکلې و سرت په صحیح مسلم کې حدیث راځي چې سیدنا آدم سیدنا موسی ته ویل چې الله تعالی تورات لیکلو په خپل لاسونو باندې دا دلیل لري چې کتابونه یک مشت نازل شوی لیکن قران یک مش نه نازلی وره اوس کته دې جواب دنه کنه بیا د کافرانو د سوال جواب ته نشي کوله دې آسان جواب دی دا ته مګران جواب نه دی خدای چې زموږ عام مجالسو کې د قران او د حدیث په اړه کې خلک علمی خبرې نه کوي ايش فضائل بیان نه کړه فضائل په بیان علم ناراضي علم حاصل کړي او وضاحت کوم دا بخ دلته مونږ وایو نزلنا من السماء ماء مونږه د بار برنا باران راورول دي وم راول دي برکتون والدي فام بتنا بي جنات وحب الحسيد او په یو لطیف جسم ده او دا په وریزو کې موجودي وریز جسم اسفنجی لکه ساينس معمولی غونډه د دویم دریم جماعت ساينس وایي چې وریا د څنګه جوړیږي قران ویلي دی هغه هغه ساينس کوم چې دغلت وي یا قران مجید هم ویلي چې الله ابو باندې ور اولګي دا غې نه جوړ شي باب جوړ شي هغه باب چې کوم دی برلل شي بیا ورې د جوړی شي دا غې جسم اسفنجي دا غو په پای کې پردیخ دا به چې کله الله آی خطو تو رسی چا دې متضادی نه دارو وری کله وبي او کله بیگانی په شان قهر راشي لوی مصیبتون راشي غلې پکې وریږي تیار فصل تواشي دا ټول الله کوي برد وغیرہ قران ورستو وي دا ټول وریږي دا د ساينس تجربه پدې کې او د قران مجید نصوص دې کې څه تصادم نشته بالکل یو څه خو زمون خلک په دې هم نه پوهېږي د خیر آباد کالج کې زه فرست ایئر کلاس ما سره هلته کې انزل من السماء ایمان ما دا مانو کړه چې الله د برن او برا اوري او د سړې رس کسانو ما بسرال ماته ته کافر شوی استغفار وای ما استغفار وای خیر خو دې وته دا معنی کې چې د برن او برا اوري ما یو ټیک ده کوي اسمان نه راوريږي مې نه دا قران کې ډېر ځای سما سما لګیلې ما چې د استاد نه قران نه ویل چلی نه بیا ته ما یې لکتاوانو کا چې کوم ورځ د بارانی پاکستان کې بارانی نه سو لکه د کراچۍ سفر وکړو په جاز کې وکړو چې ورځ نه بارو خې نه دا پته ولګي چې باران شته که نشته قران مجید خلق استاد نه ویني استاد یې پوهیږي تاسو اخبار هونه یې تیر والا خبر یې پکې وي بس خبره ختمه سما بر طرف ته وي دی هو په وړه خبره وتا دا کافر وي دی له بل څه ورځي نه ما سیوا دی خبره حرامي بم تا ته کافر وای هر عالم بم تا ته کافر وای دلته بل څه خودل شي نه د دې فضایل د ډسکشن نروزه فضایل د دې مقصد د پاره کول شي چې سړی هغه کتاب شروع کړي تا ته مونږ وایو چې غبین کې دا فائدہ ده د فضیلت کستا خېټه خرابې د ګرمې د وجې نو غبین وبو کې واچوا اوس کنه الله واستا خېټه خکی او کستا خېټه خراب شي د یخنې د وجې نو غبین اوچو چخره الله واستا خېټه خکی دا طب طبي نسخه ده هغه بیماری چې هغه د ګرمۍ د وجې پیدا کیږي هغه ته ګبین وبو کې چول شي او کمه بیماری چې د یخنۍ نه پیدا کیږي هغه کې ګبین کې وبن شي چول بلکې هغه و چې سټل شي لعقه کول شي چمچه د سوي اربه کې ملعق ورته تاسو کې بینم لګا د اوبوس کانو چل نظر دي د ګبین خلق لعق کی لعق سټلو دوی الګه هغه مفیدی دغه شان خو ته ټوله چمچه خېټه دا ورواچ نه هغه دومره خرارې جوړ کی دا په مخ واغلی بیا چل نظر دي بیا علم خو زموږ ډیر پوری کا چې قران کې وی دا شفا ده شفا ده نو ته زناور ته جل نظر دي وړل د هر سیز د خوراک جدا طریقه یې کله کې یو سړی الوګان در کې الو چې دا اخره دا وسنګ اخره چکونه ته وی خلک کچا کچا او که غازر در کې جدا اخره نه څنګه کوي تکي یې کنه زمونږ دنیایي علم او ناقص ده بس لا یار یار سره ځان له خپل خوخه جوړ کړ د غبین فائدې مونږ ته معلوم شي چې دا فائدې ده امونږ ته بل فرض بیماری رااله ما ته فائدې معلومه ده چلم راضی او زغه خرم نه زما بیماری په دې تیوري باندې خکی انا خکی خلق د قران فضائل بیانې لیکن قران ته کینی نه څه فائدہ د دې خو مثال دا چې یو سړی د مونږ فایده بیانې او مونږ نه کوي یو سړی به علم لري تقریر ډېر ښه کوي بازار کې ولاړ دی کتاب او سره د مازه فضایل بیانې خو مونږ په خپل نه کوي څه فایده د دې فضایل نه روزه مونږ ته معلومه ده چې قران افضل ترین کتاب دی او دې کې د عمل کمیره پکار دی چې دې ته کیناسته شي بندا داس دکی زده کولو طریقه یو دا ده کوم چې مونږ شروع کړی دا اوس مختلفه طریقې کې دي شي تقاریر سره ووري کیسټونه ووري پښتو اردو کتاب وګوري د خاقیده د خلکو کارسن او دا لفظ چې کلمو ثلاثي مجرد تبوزو نزل ينزل نزولا ته دې معنی وسی راکوزیدل ټیرنا قیام کرنا او دا غي مثال لږه شو سورۃ قاف کې آیت نه د دې حرفونو ته نا کلامون باب افعال ته بوزو دا خو مجرد وګرا باب افعال ته بوزو انزل ينزل انزالا راغه معنا بسې بلقصات راتلل تدریجا راتلل قران د پاره انزل الله تنزیلا قسم الفاظ راځي تنزیل کې تسلسلی دغه یو تسلسل له هغه تسلسل نه بغیر کار نه کی په ځان پوهه ګران کار نه دی کبل فرض قران مجید د مخ کې نه ټول یو ځای نازل شوی او پای کې وی چې تبت یدا ابي لهب وتب مشرکان و ایمان قبول کړي قران مجید د حالات مطابق رات دا کلام الهی دی لیکن د حالات مطابق ورات کله چې سوال شو چې ته د سليمان تعریف کې حال راي چې سليمان ساحر او اعتراض شو اعتراض چا کړو يهوديانو مدینه منوره کې کړو د هجرت نه وروسته کړو کدا ټول مخ کې راغلی وي نو ته په دې حکمت څه پوه دی چې وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر د تدریجي نزول کې کمال لږه په دې خلک پوېږي نه غزه وایم رسول تاسو خدا جواب د دې خبرې زده کا بل لای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امیو امی چاته وای دې لپاره لفظ دی ان پړ په پښتو کې ان پړ هغه چاته وی چې جاهلی وره اصلا عمومي معنی ان پړ مګوي امي هغه چاته وی چې هغه لیکل لوستل نه کړي اې د سوي اردو کې حکم سخت لفظ سما وي ان پړ چې چا لیکل لوستل نه کړي نه هغه تسوي ان پړ ان د نفي د بار دی او پښتانه ولا جاهل دی ویل مته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم امیو هغه چا لیکل لستل نو کړی داغه حالت د متقاضیو چې هغه ترې کتاب لګ لګ راشي دې په خلاف کې سیدنا موسی علیہ السلام لکا پڑھاو دی وجنا الله غل کتاب یو دی ورک هغه له اولی کا وره کولا دته وره به له پړګ یاد ودې کې وجه دغه دغه رستو مونږ وایو چې دې کې حکمتونه سړي امام رازي سړي کې لري باب کې قران مجید په خپل سویل دي دا وایو خو دلته کې د لفظ بناوټ ته وګوره چې کله دا انزل ينزل انزالا تراشی دې معنی سي تدریج سرا اقساط سرا یو سیز نازل ول قران ته تنزيل ول وي دا لګ لګ نازل شوی دی وجه به قران او خي بیا رستو کذالک لنثبت بی فؤادک په دې باندې مونږ استاد لک لکو تاګه خیال کړی تا دې تکلیف راشي مصیبت راشي نو دا یو طریقه خدای چې سړی تنهایی ته لړ شي هغه په ډرک ډرک جوړي طبي نسخه دا غي دغه ده او دینه وتا سونه خبر کنه پړه بوج راشي د خدای چې تنهایی ته لړ شي او جوړه نو ستا مصیبت به ختم شي دا ټینشن پرې جوړي چې د خلکو د جړا قوتونه ختم شي سترګې چې نل وندېږي نو ټینشن وي یو طریقه دا ده ایو دا چې دا خپل مصیبت چا سره شیر کړ ستاسو دوست دی پلار دی رور دی مور دی ناغي سره خبره وکړه نو ستاسو ټینشن هغه تکلیف ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آئے روز هر وخت تکلیف ملاوي ده که نه ملاوي ده اوس که قران ټول یو ځای راشي نو د اسمان واسطه د اسمان مکالمه او پیغمبر سره بند شي پیغمبر خو بیا جن نشي تیروله په دې وای چې کم نه مصیبت راشي نه کې قران راشي هغه پیغمبر یو ډارس یو امید جوړ کی چې نه الله زنه برخه ما ودع ربک وما قلق دا قران وجو خولی دی عقلی وجه ورستو ګورو کوم قران چې کومه وجه خولي هغه دغه دي او دې انزل ينزل انزالن کې دا لفظ دا معنی پرته را چې یو سیس تدریجن راضی لګ لګ راضی دا حکمتونه دغه دي سورۃ المؤمنون کې آیت راضی دې معنی سره وقر رب انزلني منزلا مبارکا وانت خير المنزلين اے ربا زما انزالو کې معکوس کې یو داسې زیتا چې هغه رب انزلنی منظرم مبارکن دا سے زید نازل دو چا برکت والی او یہ تو خیر المنزلین دلته کې انزل ينزل انزالا یو سړی چې یو زیت ورزي څنګه پټو پرازي د جمعه ته جتا سره راتلې استاد خیال د کور نه راټوپ کول درانه وته کنه تاسو ګاډه راوغس پیاده را روان شوي خراله ګاډه دی ودرو سایکل دی ودرو موټر سایکل دی ودرو الته په هزارو باسا دی کې خود بیا رالی دیتا ورننوتو تا یو زیت داخلې دو ته پاره هم سه استعمالي انزل ينزل انسان دا ټول سمدستی نه کیږي دا تدریج غواړي بار کیف دا کوم د انزال دا مفهوم چې ما بیان کړه دا د امام راغب رحمه الله لیکل دی او بیا داغه په حواله باندې لسان العرب او القاموس المحیط کې لیکل دی دا خو د انزال معنی شو د تنزیل سمانه دا ترتیب سره د یو نرستو بل یو حکم راتلل د یو ترغیب نرستو بل ترغیب راتلل د یو آیت نرستو بل آیت راتلل د یو وحی نرستو بل وحی راتلل د لپاره استعمالي کی لفظ د تنزیل صحاح کې جوهری لیکلي دي چې التنزل النزول فی مهله یو شی چې کلاغه په مهلت باندې راځي تدریجا راځي هغه ته مونږ وایو تنزيل دا یک مشت نازل ول عذاب راولو په دی باندې ان کله کله دا د بازه بعضی صيغه د بعض قائم مقام شي یو صيغه د بلی صيغه په معنا باندې راځي دارنګه قران مجید کې د تدریجی نزول لپاره د سورۃ الکهف لومبنه آیت وګوره الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حمد دې داغه الله لپاره چې خپل بنده باندې کتاب نازل کړی تدریجن انزال او تنزیل کې فرق دغه دی یو یو شی یک مشترات للی او یو یو سیز تدریجن راتللی پر اشارو کې مرغۍ اکثر تر بوګيږي خلا غوندې هغه چې کله والو دي نه غنا لوزي هغه دا سه لوزي یعنی کله چې والو دي دا سه بزي په تدریجن بابر زی هغه تاربه کې دراج وې مړستم دراج وې اجو دراج وای دراج سایکل ته سوې تر راځه ورته ولې هغه تدریجان ته یو پیډل وې نه بیا بل پیډل وې نه لای وځي که یو پیډل له ودرې دی پتا په خپل ودرې کې وسات بس دا تدریج لفظ د درج نه وته درج معنی سټپ سټپ بای سټپ دی دوی درج تدریجان د اسلام احکام ټول تدریجا وی دا اوس خلک دی یو سړی نه پس په یو وخت کې ولی الله جوړی چې یو مجلس کې دی پورا علامه جوړو نو بس هغه هوچ وی اس درګه زموږ استاد محترم او کاګاری مولانا عبد الودود صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه مونږ ته ویل سبق وایه سبق چې د رونق د علم ډیر شي کنه سبق کې څلور کو دی کنه نو سبق سبق وایه ها ان څلور کرخه وایه سبق وایه سبق چې د رونق د علم ډیر شي سبق چې کړي ورق او بچ وی پړق ضرب دی هیر شي ټول علم په یو ځای نه حاصلېږي بلکې ټول علم په یو کال کې هم ناسلیږي څه په یو کال کې ذکر سو بل کال ذکر سو بل کال ذکر حرس تشد په دې باب کې ډېر خې چې سړی دې ډېر سوزده کم خدای چې ټول هر څه په یو ځای نه زده کیږي ستا په خیال موږ چې زده کړی دا په یو کال کې زده شي دې لپاره موږ اته کاله جون تیر کړل او بیا دا 78 نوایل تر اوسه پورې سمره جون زموږ تصنیف تالیف کې درشو سورۃ الکوثر وی ډېر ډېر ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر النشان کو هلت سورۃ الام نشرح ډېر وی لم نشرح لك صدرك سورۃ اخره پوری وی د سر الله دماغ خلو دی ټول سيزونه یو ځای نزد کی اٹای مخلی بیا دا چې زمونږ دین او علم دا ډېر خور ور دی قران دی حدیث دی فقه دی بیا قران ته وګوره پې کې څومره علوم دي لاندې دوه جلد کې ما علوم القرآن لیکل لري اوس هم پې کې بشمیر علوم پاتې شاید پاره یو دریم جلد هم جوړ شي اخو نه ختمې درو کیسو نه علوم الحدیث کې څومره علوم دي ناسخ منسوخ ته ګوره رجال ته ګوره دا مرفوع دی دا من موقوف دی بیا دا صحیح دی او دا ضعیف دی دا منکر دی دا پکې روات علم دی دا ناسخ منسوخ علم دی دا ټول به یو ځای نه ځي ټایم غواړي دا لګ لګ چې نازلېږي دې کې حکمت سره دې کې بنیادی حکمت هم دغه ده د تمنګه حکمت تنزيل وایو د قران مجید د لګ لګ نازلې دو حکمت سره د لپاره د سورۃ الفرقان آیت و دیر شو ورخ وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا واي كافران اعتراض باندې ما وختي پویګلی لولا نزل عليه القران جمله واحده ولې نشي نازل ولې په د باندې قران ټول یک مشت په یو قران نه ناراضي چې بس راشي موږ بیغه شو دې سوال کې چې کوم اعتراض نه هغه ما تاسو ته خو چې شاعر یو دیوان خپل ورکی خلکو دا نو پاغه لسته کال لګي یو سړی چې یو کتاب لګي پای باندې داغه د مواد او علمی بنیادونو په لحاظ ډېر ټایم لګي دي شي سوال دا غیدار چې دا کتاب د الله نه الله ته د مخ کې نه پته را ا د خپل ټول کتاب د پیغمبر له یک مشت ور کی اعتراض دا ځای پروت لیکن الله یې دې داسې نو کوم دا الله جواب دا حاکمانه جواب ده یو جواب حکیمانه یو حاکمانه الله متکبر دی هغه سره تکبر خای ای کذالک زبې دا شان کوم کستا یو سترګه خان دی کوله جاړي تبه کې جارا اوسته یعنی څوک دا کس چې هغه الله له مشوره ورګي الله له مشورې ورکول ضرورت نشته نه کذالک زبې نازلوم دغه شان دا حاکمانه جواب دی دا د حکومت طرف نه یو خط ملو شي او چټه ته غواړې ډېر وګورويږي کنه چې دا رقم خو ترانسفر وګو وسنګ ترانسفر لدې کنه دي چارج واستو لدې کنه دي ته کار څه بچغه چارج واخلې بیا وګورو دا حاکمانه خبره حاکمانه تسلط مصیبت دا چې موږ د انسانانو حاکمیت منو د الله حاکمیت نه منو د الله حاکمیت تسلیمول بګار دي دا هغه د ایمان حصہ ده کذالک هم دغه شان به موږ نازلو ولی لنثبت بی فؤادک تثبیت کلکول پخول جماول ته دې لپاره چې کلک کومګه پرې باندې ستاسو لګ لګ دې لپاره نازلو چې ستا زړه په کله کې څنګه کله کې نوې واقعا رااله موږ به تاسو وحی راولیو ته پای کلک شي چې یار زما رب زما نگهبان دی ما ته ګوري زما رب پما رحم کون کرے زما طرف نه جواب کوي تسلی را کوي ما ته فلانه شي کوي فلانه شي فواد لیک اختلاف دی چې دا څه شي دوی فواد یو قلب دی یو فواد دی قلب خو د زړه بارې سره او فواد څه شي دی دا د هغې دننه حصه ده لیکن د انساني فهم مطابق ویل دی انسان سوچ او فکر په زړه باندې کوي که په دماغ باندې کوي په دماغ باندې کوي دا کوم خلکو چې خیال لري کوم چې پرون ما اشاره تن ویلو چې جميع العلم فی القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال وضاحت ما کړو چې دینه مراد د دینی امور اصول لري پر علمنا په قران کې نشته ده په دې باندې خو اعتراض راځي په دې مستشرقین اعتراض کلم نه چې زمونږ د سوچ او د فکر ځای اخو دماغ دی قران زړه یادې راغې نور جوابونه مکو دا یې جواب دی چې دا قران الله د انسانانو په لهجه کې نازل کړل اله پر اخکار دلیل سورۃ الفاتحه ده سورۃ فاتحه کوم نه شروع کی شروع کېږي بسم الله نه شروع کېږي دا الله سوي دا الله په نوم شروع کوم چې رحمان او رحیم ده غټ کتاب دی داغه داغه سوال لسم باب ستیارت پرکاش داغه سوال لسم باب چې کوم دی قرآن باندې دی داغه نوم به اعتراض پدې دی چې دا قرآن د الله کلام نه دی ولې الله وی چې دا الله په نوم شروع کوم چې رحمان الرحیم دی الله وی چې حمد الله لره دا ته په دې انداز نه پوهه ته جواب نشي ورکړي دا الله رب العزت د انسانانو په جبه نازل کړي دی لپاره چې دی داسې کوی ته دینه زمونږ د عربی کتابونو کې تعبیر کوي په دې چې قولو قولو بسم الله الرحمن الرحیم قولو الحمدلله رب العالمین دک انداز کې به فواد کړ دې کې نور جوابونه وکړه منطقيانه جوابونه کې غلط سلط اصولی طور خبره ده لکه مونږ وایي د انور ګرځي سپومیم ګرځي سپومې ډوب شو نورم ډوب شو نور پیدا شو د سپومې تولد شو دا کوم ځای پیدا کیږي نور ډوبېږي نور هنو ډوبېږي قرآن مجید کې دوه آیات شته چې نور ډوب شه سپومه ډوب شه لما فلت لما فل حتا بلغ مغرب الشمس غروب خو نه زمونږ د سترګو نه او جل شي نه ته مونږ غروب وایو دا زمونږ د اصطلاح د پاره زمونږ چې کوم سیز نه واقف نو قران پاغه رولېږي باندې خلک په قران دا ساينسي اعتراضات کوي چې قران وین ور ډوب شو او ډوبېږي نه بیا ته قران لیکلی فی عین حمئه نور ډوب شو په یو داسې چینه کې چې دا خټو چینه و نو پای باندې ظالما لیکل کړي سپرینګر او دا فلانه فلانه چې دا یې څنګه ممکن دا کم ځای خټي چې پای کې ور ډوبېږي هغه نیرونه مې څنګه کم ځای لیکلي وسخر لكم الانهار کتاب کې هم دا لیکلي تاسو هم دا وایي تقاریرو اما یې څه مطلب دی چې دا د پاشه نظام دی په عربی کې نهر څه دی نهر نهر ته وایي عربی کې نهر ته نهر نه وایي دریاب ته وایي دریاب ته عربی کې نهر وي سمندر ته بحر وي نهر لفظي بنیادی معنی باندې د نهر په معنی عربی کې ډېر کم استعمالي دریاب په معنی استعمالي او بل لا چې تا ته قران ویل چې سخر لكم الانهار دا یې سمانه چې نهري نظام مونږ ستا تابع کو دا نهر ته جوړه کړه الله جوړه نیر کودای څوک کوي پاکستان کې نیرونو کودای چا کړل دا انګريز زمانہ کې شوی دې ته نه وی چې بس یو نوم راځي ته نظام دې کرا قرآن کې دا څه نشته قرآن ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا د هدایت کتاب دی چې کله د هدایت شون دی په انساني سطح باندې کلام کوي اوس جواب دا غره د انساني سطح باندې کلام کوي د انسانانو سوچ دا دی چې سوچ دماغ کې سوچ پزل کی لکه تا ته خلک وي لکه تا سوچو کو په خبره پزل کې لري باندې سوچو کو چې دا خبره څنګه کله سړی وي زما یو زړه دا وي بل زړه مې دا وي زړه وینا کوي کنه مایند وینا کوي دا انساني محاوره ده دغه په نور جوابونو ضرورت نشته طویل لا تایل بے فیدې جوابونه اته علمی جواب نه وي قران د ساينس کتاب نه دی دا د هدایت کتاب دی لہذا د هدایت هغه اسلوب اختیاري په کم چې انسانان پوي پلن جواب دا هغه طریقې اختیاري چې انسانان پای اسلوب باندې پوي اوس که قران دای چې دماغ سوچ جدا لري خلک وي دیسیس ته په دماغ وګوره په زړه ورته وګوره داسې د پاره استعماليږي لنثبت به دا د قران مجید د نزول یو حکمت یې مونږ ته بیان کړ تدریجی نزول حکمت سره هغه داري چې په دې باندې په پیغمبر استازلو دا مضبوطی ځکه وقتن فوقتن بتا ته خبرونه راځي د کفارو د اعمال نو هم ته خبرېږي کته ته څوک سم منسوبه جوړي دا غې نو هم ته خبرېږي او تا مونږ په وحی باندې خبرو ابن فورک دا یو لوی محدث دی عجیب او غریب نسبتونه کیږي هغه ته وار کې دی یو مفسر هم دی دا غلا قول کوم چې تا ته زویم تفسیر د ابن فورک پورا نه ده مونږ شوی تر اوسه پورې د سورۃ المؤمنون نا تر سورۃ الناس پورې مونږ لیکي نو پای کې دا عبارت ستره او دا ویم تاسو ته پدې چې علوم القرآن باندې څومره کتابونه لیکل شوي دي هغه د ابن فورک دا عبارت لیکل دی مفسرین هم لیکل دی نو خدای چې مونږه کله طلبه گائیډ کو سورسز باندې پرایمری سورسز اوریجنل سورسز سار ما سرچ کو کو د ابن فورک تفسیر ملو شو دا درې جلد کې سورۃ المؤمنون نه اخره پورې درې کسان په ام فل کړل وختو دا وانه سعودي عرب کې یونیورسيټي کې راغی دو دغلا دی پی ډی ایف فارم کې موجود دی کتاب سره نیټ وی نه کې ابن فورک عربی کې ولي کې اردو کې او دا هغه ټول سیس بتا درا شي المکتبه الوقفیه کې شته ده الته ډاونلوډ کول شي د د د عبارت مطلب وختي ما بیان کړو خو نوم مانو واغسته هغه لیکي انزلت التوراۃ جملة لانها انزلت مکتوبة على نبي يكتب ويقرأ وهو موسى عليه السلام تورات یو ځای په دې نازلې دو چې هغه په کتابونو په تختو کې لیکل شوی او په داسې پیغمبر باندې نازلې دو چې هغه لیکل لوستل ورتلل او د فرعون د غرقېدو نه رستو ورکړی شو یعنی لکه پړې خلک کلته کې بعد شو دا ټول جاهلانو نور سوا د موسی عليه السلام دا ټول اسباب دي په دی وجه الله غل لیکل شوی کتاب ورکو په تختو کې لیکل شوی هغه غریب چراغه بس هر ځای کې مسله جوړیږي بیا داغه په غیر موجودګۍ کې دا قوم بلار شو د سخینه رب جوړ کړو هغه ته سجدي لګولې ښکارا چې کله یو دومره غټه برای کیږي شرک غوندې نو بیا سړی خپل ځان کنټرول کول نشي القل الواحن موسی علی السلام تختې لګ په جلده کې خو دې اخلک سوی وی ورزول تبا قران ورزه ان سوال لسمه سره یو ادنا مسلمان قران نشي ورزول مستاب خیال یو پیغمبر ود الله کتاب ورزول په تلوارې کې خو دې نه اته مات شوې خو ماته دو دا مطلب دی چې مضمون ختم شو مضمون خو هغه کې لیکل دی خو خو نشو هغه تخته پې کې الله غلا تورات لیکلو ولی لیکلو قوم ټول جاهلو او سیدنا موسی علیہ السلام پڑا ہوا الله غلی کلو دیر پاج دا محفوظ پاتش ناغله زکه دا شان ورکړو واما الفرقان فانزل متفرقا فرقان یې قران مجید لګ لګ نازلې دو لانه انزل غیر مکتوب د د نزول چې کېده د لیکل شوی نه دا ځان له بحث وکړو مونږ ان شاء الله چې قران مجید څنګه نازل شو نو د بد په کومه طریقه باندې حفاظت کړو دا مستقل بحث ته دا ضروری دی ضروری په دې وجه دی چې دوه قسمه ډلې دي پاکستان کې چې اغي په دې باب کې ډېر عجیب او غریب نظریات لري قدم چا دې نشه جدا مو سوایو دلته یو ځای ته تلم یو سړی ختمونه عالم پکې تقریر کو تقریر کې دا وې چې دا زمونږ مخکې کوم قران دی دا عثمان رضی الله عنه جمع کړی دا غریب دومره نه خبر عثمان دا نه جمع کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه الګه تللی چې قران جمع شوی لیکل شوی هم دی دا غلط نظریات خوري خلکو ته دغه شان دغه بنیادی اعتراض نه کم چې خلک کوي چې دا خو چون کې عثمان جمع کړل لہذا قران مجید کم چې رسول الله باندې نازلې ده دا هغه قران نه ده نعوذ بالله من ذلک زمونږ عقیده دار ده زمونږ عقیده دار چې دا زمونږ مخکې د بسم الله نه تر وناس پورې کم قران موجود ده دا هغه قران دی کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کړی او دا لغت ته د قریشو دې دا صرف رسم د عثمان وای رسم عثماني هغه سم لیکلو دی د دې لیکل د سیدنا عثمان په انداز دی د دې رسم عثماني اتباع په ان باویلو دا لازم ده دا اجماع ده دغه مخالفت نه کوي تاسو ګورئ دې کې وکړه قالو یو شان دي کې لیکل اول شان دي کې لیکل النبیین وکړه یو شان لیکل لیکل اول شان لیکل اخرجنا کا وکړه یو شان لیکل لیکل اول شان لیکل مطلب کې دا نه مشروطی مکو اچھا څنګه دې دا غي اتباع وکړي په دې وجه موږ خې شاګردان ته تاسو هم دا کوي چې کله قران مجید آیت لیکې نو قران مخه تګره لیکې دي اگر کله قران مجید کې نبیین به لیکلي کنه او دوه یې غانو سره نو کله به یې سره یو اعلان به دې کړي زیر لیکلي او جتره کړي زیر په دوه یې غانې ولګي درس به عثماني مخالفت ته کو ګناه دی دا د اهل حق دا خلاصې تاسو وګورئ د قران مجید دغه ټول قران غلط لیکل بس مې عثماني مخالفت دی وکړه غلطه مو کوي دا ډېر ویل خلک دې غلطو کې مبتلا شوی ما د یونیورسيټي تفسیر در منصور ما داغي کار او ما کوت تقریبا یو ته پی ایچ ډی تیسز ما کتلی داغي او دا غي اکثر ویشتر قران به غلطو زه چونکی لیکم هم ډېر لوستل مې الحمدلله ډېر دي رسم عثماني خلاف چې راشي عبارت نه زه قلم حالت ودرېږي دا نه کر خطا کوم بیا ټیلی کوم نو باقي زمارا الحمدلله ټیک ما وایو کې تاسو کې استاسو درس په عثماني اتباع نه پته ولګی راځي دا یو سافټویر دی ان پیج کې قران لیکل ما دا غي ان پیج کې غلطي ده هغه چا جټ ظالم لګل دی نو سافټویر دی لیکن غلط دی دی دا کوشش نه کوي چې هغه الفاظ قران سره ټیلی مسلمان نمبر غافل نه دی دا الله کتاب سره دا مذاق مکوي الله کتاب صحابه کرام چې څومره اهمیت باندې لور کړو لیکل دی رسم عثماني هغه سینې پورې لګول او تش د زوتول نسنګي هغه خیال ساتل ضروری دی بار کیف قران چې کوم دی انزل دا بوای ورستو ان شاء الله حفاظت قران دا مستقل ټاپک د موږ سره په دې درازات راځي او موایو کتابت څنګه وشو د دې درې کتابتونه دي څنګه څنګه شوي دا ضروری خبرې دي قرآن چې کوم دی انزل غیر مکتوب علی نبی امی وهو محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم امي وو دا ځان له بحث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل لوستل رستو ورتل کنه ورتل د امامانو کې لوی امام دی بیا به زیات نوم درته خیم دا دلایل هم درته خیم چې هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری عمر کې لیکل لوستل ورتل لغله زمون خلکو سوګړل هغه دلیل پیش کړل دلیل دا چې صلح حدیبیه کې سیدنا علی لیکلو چې هاذا دا هغه عهد نامه ده چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه سره لیکي مشرکین ویل کې چې تمونګ رسول الله منلې نو موږ به تاسو سره جنگ نه وکړي تو لیکا محمد ابن عبد الله د حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی ته ویل دا روان کا هغه روان نه کو نا فرمانی به کړی نو روافض خو اعتراض کوي په سیدنا عمر چې هغه قلم کاغذ ور نکړل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شی ونه لیکه سیدی لیکل غوښتل ته دا غن رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه شپږ ورځې ژوند دی بیا دا غلا سم نکړو دا یې غریب خیال لا چې دا تکلیف دی موږ له سره لګي اوس دا دې ښکارې چې کم تکلیف زموږ د پاره تیر کو په خپل وجود باندې ګټه اور او اورولې لیکن دا الله دین موږ تر ورسو دی وخت له موږ سره کړه ورکو هغه په دغه بنیاد باندې کړو انکار یو کو سیدنا علی انکار پدې کړو چې ته دا الله رسول او زبلی کم محمد رسول الله په دې وجه هغه نه مني دا وی خلک چې امر هو غلا ده دا د خلکو محاورې دي نبوي منهج دا نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته قاری نه ورته ما ته خو کم ذری لګل هغه خو نه هغه روان کې راي په ځای ولي کی الفاظ دای د حدیث كتبا محمد ابن عبد الله رسول الله په خپل ولګل محمد ابن عبد الله دغه زینا غ امام استدلال کوي استدلال صحیح دی یا غلطه خدان له مسله خو خلک هغه تم کافر ویلي دغه زمون خلکو سره د کفر نه کته فتوا نشته هر چا د کافر وایي بیا دا سیز راته راته یو مستقل فتنه شکل اختیار کراچۍ کې یو ډاکټر او ډاکټر شکیل اوج الله دې هغه سره داغه د عمل مطابق معاملو کی هغه غریبم په نبی امي باندې او هغه تحقیق لیکه کم چې مخ کې را روان ده پاکستان کې خو بهر کیف یو مسلمان چې کله یو ځای کې یو مسله کې تعویل کوي نه ته کافر نشي ویل دا ډېر علمي خبره ده زموږ دا موجوده په دې نه پوهیږي معتزله کافر دي که مسلمانان دي کافر ورته وای دا غي وجه دا چې غي قران د الله کلام نه غني دارنګ هغه د صفات الهیه منکر دي د توحید خلاف یې غني الله له اوصاف نه تسلیم دی کافر ورته وایي تاسو دا هغه مسله ده غټه چې یو مسلمان یو سیز نه انکار کوي او یې کې تعویل کوي او تعویل چې کله کوي تعویل سره اختلاف کولای شي لیکن مسلمان ته کافر نه وي اوس خو لوی کیسه جوړه شوې ده یو سړی نه زما باره کې ویل چې قران ورته وایي چې قل یا ایه الکافرون زه ورته نه وایم نه ماته ته الله شبیا ورته کافر وایي کنه اخو الله هغه خاص کافر مراد دي دا غنه چې هغه ایمان نه وروړي نو قران اعلان وکړي چې او فلانی کافر فلانی کافر هغه یو ول پیژند دا قران ډېر غلط استعمال کیږي دا خلک ډېر سخیان دي د کفر په فتوا کې د کفر په فتوا کې چې کم سړی جری ډېر تیزی دې سړی اسلام سره تعلق نه بس یو فیکټری جوړ کړی دا د کفر ساده بر صغیر پاک هند کې د دې فیکټری مشر احمد رضا خان صاحب دی دیو کتاب هغه ته تجانب اهل سنت کتاب پیدا کړی درځنه ته جانب اهل سنت په کې قائد اعظم محمد علی جنا علامه اقبال شبلی نعمانی دا غیزه نواخلې تر مولانا تانوی پورې رټول ته په یک قلم کافر ویل په یک قلم غټ کتاب دی 250 صفحې کتاب نمونه باقی داخلي دا تکفیری ډله پاکو هند کې اکثر دا اول لغه په بار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امي وو داغه دلیل څه دی ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني مانو که سمانه ده ټول امان درځي بعضي پدې کې امیان دي نه پوي په کتاب الا امانيه مگر پس شي په عبارت پته ولګي چې امیت د لیکلو لوستلو مخالف نه ده لکه محمد ابن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلی دا دغه د امیت خلاف نه ده لن جواب نه غره مختصر داغه وجه دا چې د رسول الله امیت داغه د نبوت د صداقت دلیل ده تاسو خپل نظر په دغه فوکس کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کړی دی دا سفر معلومی دی په کې د علم د پاره سفر نشته نو سوال لای چې یو سړی په خپل کلی کې نه مکتب شته نه سکول شته نه مدرسه شته نه کالج او نه یونیورسيټي شته نه لکه پړې خلک شته او نه دا هغه سفر د پاره د سبق دی دا دومره عظیم شان کی دا هغه کم نه وروړو دا دلیل لري چې هغه د الله رسول دی داغه امیت داغه لپاره دلیل دی زموږ لپاره امیت ان پړواله دا جهل دی باندې پاګلان یې بتا دی ولې پیغمبر سبق ویل اوس ته پیغمبر یې دا خبره خو سوکي چې پیغمبر یې نه پیغمبر او نبی الله خبرو سنو قره او کفلا تنسى الله ماشاءالله هلته بجټ یا سبق نه جوړیږي پیغمبر هم سبق نه ویل اسوک پکې دا وی چې فلانه پیر دا ډېر وې سره سبق نه ویل په دین خپويږي پیدا موږ نه تسلیمو علماء دې ورم دې کې روان دي دا چې خلک دې عجیب او غریب چې غي نه قران ویل نه حدیث دا غي په لاس به اتونه کوي سغل غپړای جوړ کړل بارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکی اما الفرقان فانزل متفرقا لانه انزل غیر مکتوب علی نبی امی وهو محمد صلی الله علیه وسلم چونکه دا په خپل لیکل لوستل نکول د دې وجه نه قران د باندې لګ لګ نازلې دو لګ لګ نازلې دو چې دا ځل کې پورا راشي لیکل شوی نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لیکل لوستل نشو کوله په دې وجه چې کم بنی آدم لیکل لوستل نشي کولای هغه ته خلک سبق لګ لګ یادای دا کم د سترګو نه معذور خلک چی هغه ته خلک علم څنګه ورګي دا هو سا بریل مریل را غوته وی او شی معلومه دا غي خل الله حافظه ډیره مضبوطه ورکړي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک پړ نشته ری او دا غي دا مطلب نه چې هغه جاهل لخ په دې باندې یو خبر حس مدارج النبوه کې شیخ عبد الحق محدث تهلوی کړه دارنګه دا شعت لمعات التنقیح کې بلې ډېر خبر حس دی او زه خیم ان شاء الله تاسو ته خپل موږي سو وجه خدا دی کم چې مونږ ویل دا قران وجو خولې چې کذالک لنثبت به فؤادک ورت الله ترتیلا او دا مونږ لګ لګ بیانو لګ لګ بیانو لکه سہولت ده یو سره بیک وخت یو پارا دو پاره درې پاره سلور پاره مسلسل نشي ویلې استلیش دغه لحاظ ساتل لري او اسه امام رازی رحمه الله د دې لپاره چې سویل دي اګن حکمتونه دي یو حکمت دار بنیادی یو حکمت وو وای چې ګوره بعد بد رسمونه ای بد عادتونه ای بعضې داسې سوزونه چې د هغې استعمال د صحت لپاره مضري لکه شراب صحت ته پاره دا مضر سیز ده انسان بربادي شراب شراب با عربو داس اسکل لکه څنګه چې زمونږ علاقو کې چیس کې لګي په چای باندې خرچه راځي کنه راځي تا چې تاسو غریب سره ولې چا چای پریخي ما سره پیسې نشته نن بچای نه سم بے پای اس کی خوشکی ہے څومره خرچه به کیږي چې ګوړه چینی په په هر یو کور کې هر سار چې پخېږي کم سے کم د دوو دوري مسو نواله تر 500 شپږو سو روپو پورې دا چې راځي او ستان کم کورونه چې ډېر درانه کې ډېر پهلېږي په دا د دونی مسو دریو سو روپو پورې راځي او سکند دا یو ټایم سو ټایم چې اس کې شي باندې و تر ما سونه پر دي کنه شاګر محمد کاکا په شان ینه چې ډوړې اخري راوسته نه لګا ما غزه ته وګل هون نو ناس ډوړې چې خوري نه او بو بلې بګیم چیس کی د دې وړه خرچه کیږي او چې درې ټیمه خرچه درې ټیمه کېږي نو کم سه کم هزار روپۍ شو ده په یو کور کې د ورځې د هزار روپو چیز کې شي نو میاشت یې وسوي ډېر زر روپۍ تاسو دا پرې هو دا چې بلکې چې ست چې ورته نه کنه ارس په اخرو او چې ست چې ونه کنه خپې ما دې چې ست نه لګو دا حالت ته کم شی رسم بد چې شروع شي ناغه دې ته ورسي دا عرب به دغه شانته شراب سکل دا بد رسم فوري نه نشي باندې د انسان د دینه فوري سړی نشي بچ کېدی د دې لپاره تدریجن اعمال پکا دي سړی بیمار شو د چې د وجې بیمار شې نو هغه ته وایي چې ته ترماس چې اسکیلو نیم ترماس کا چې بل هفته کې راشي نو موږ ورته وایو چې اوس دوه پیاله اسکه نو چې بل هفته کې راشي نو موږ ورته وایو یاره یو پیاله اسکه اوس دا بل پرې ده ته تدریجا وایي او که ته به دا سم دستی منه کې چې ما بالکل نسکي او کار د خراب وکړه دا حکمت نه دی دا غي وجہ چې چای کې نکوټین دی نکوټین چې کوم دی هغه موږ ته دماغي آرام راغی او چې کله تا هغه وای چې بیخي بند کړ نیکوټین پسې اله ونه شوس هغه ته بل هډیک به شروع شي ورته دا طب دومره آسان شي نه چې ته دوايي باندې لګي دا باور کوه ته حکمت وای حکمت باندې وخیارته وو الله رب العزت دا بد عادتونه دا حکمتن بندګي اې لپاره موږ د شراب مثال پیش کوو دا تدریج دا د قران حکمت ته یسالونک عن الخمر والمیسر سورۃ البقرہ آیت 219 ستانا تپوس کې د شراب او د جواره په بار کې شراب به اسکل مکه مکرمه کې اسکل مدینه منوره کې اسکل لګي صاحب کتابو کا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینه او د مکه جن مکه مکرمه کې پیغمبران نرستو بیا لس کاله پاتې شه مدینه منوره کې لس کاله پاتې شه دریش کاله داغه د پیغمبرې ژوند نه نو دیار لس کاله چې کم دی د مکه مکرمه په دې کې د شراب او د حراموالي اعلان نشته ده ورایدا لیکن دې ته وی برداشت کول برداشت کوي خلک الله هم برداشت کوي رسول الله هم برداشت کوي خو زمونږ علاقو کې کې چا کې سبد عادت راشي نه خلک وي برداشت برداشت نه اثر ته لري خبره ختم شي دا طریقه دا د دین طریقه نه برداشت پیدا کوي او برای بل لري کوي خوبه پیدا کوي دا طریقه ده ناولی دا قسم آیتونه ویل تپوس کی استانا شراب و جواره په باره کې ته تو آیا فيه ما اسم کبیر په دې کې لوی ګناه ده ګناه ورته وي صحابه هم ویل ګناه ده سکل وي منا خو نه راغلی چې منا نه دا کړی نو خیر دی بس ولا منافع للناس خلق د پاره پکې فائدې مشته اے ایمان والو ما زته منځ دی کېږي په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې تر دې پورې چې په خپل وې نه پوهېږئ د موز وخت کې بند کړه بیا ورته حرام نه وي بیا زی زی ډېر رستو جنگ خیبر دوران کې اعلان کې یا ایو الذین آمنو سورۃ المائده آیت 90 91 ایمان والا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ایمان والا بشک شراب او جواری انصاب او ازلام دا پلیتی دا شیطانی اعمال یې دې رډډه کوي دې د پاره چې کامیاب شې سمره کاله مهنت پوه شو دیار لسیو او نه کاله بل یو ایش کاله بس ته وایي تدریج اوس د خلکو ایمان کې پختګي راغلي ده او چې کله اعلان وشو چې دا حرام دي په تاریخ کتابونو لیکلي د سیرت چې مدینه منوره کې شراب داسې بدل پدې کوسو کې لګا کتاب وي چې باران شوی هرچا کټوي راځتان اړول به الله حرام روز دې ته تدریج وایي کدا ټول قران یو ځای نازل شوی او دا حکم پکې وی چې ان ول خمر ول میسر ول صاحب ول اسلام ول ثم ول شیطان نو خلکو دا بد عمل پر خو شو دا تدریج دغه فائدہ ده لیکن نور فائدې ان شاء الله نور وسار کې شروع وایو ټایم لګ دې موس کو اقول قولي هذا استغفر الله لكم السلام